او په دغه نوم باندې دا صورت مشهور او معروف دی او وجه د تسمیه دا ده چې د دې صورت آیت نمبر غالبا 41 کې لفظ د عنکبوت راغله ده مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت الله رب العزت د مشرک د کما قلتیا تشبیه چې د نوغان کبوت سره ور کوي په دغه وجه دا تمام صورت عنکبوت سره مسما شو او بیا سوره عنکبوت چې د سوره الروم نه رسته نازل شوه دی نزول اعتبار سره 85 نمبر صورت ده د سورۃ الروم نه رسته او مصحف اعتبار سره 29 نمبر صورت ده د سورۃ القصص نرستین بیا عظیم اختلاف ده په دې صورت کې چې دا صورت مکی دی او کمدنی دی او ټول پنځه اقوال دي بعض امام قرطبی رحمه الله ذکر کوي او بعض احکام الق... حدائق الروح والریحان کې ذکر کوي لمنه قول امام بهقی رحمه الله خپل کتاب دلائل کې لیکي د ابن عباس رضی الله تعالی عنہما قول عبد الله ابن زبیر او د حضرت کریمه د دو مذهب دا دی انها كلها مکیه چې دا تمام صورت مکی دی او دې کې مدني آیتونه نشته دي او دویم قول د حضرت قتاده رحمه الله دی هغه فرمایي چې سورۃ العنکبوت تمام سورۃ مدنی ده او دې کې مکی آیتونه نشته دي او دا د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په دوه اقوالو کې یو قولم دی او درم قول د حضرت یحیی ابن سلام دی او د امام شعبی رحمه الله دی دا دواړه بزرگان فرمایي چې سورته عنکبوت مکی ده ما سوا د ابتدایي لسو آیاتونه چې هغه مدني دي او سرم قول د دې برعکس ته هغه دا چې تمام صورت مدني ده ما سوا د ابتدایي لس آیاتونو نام آیت نمبر 10 پورې اولیس الله بعالم بما فی صدور العالمین پورې دا لس آیتونه چې دي دا مکی دي او پنځم قول د سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ دی هغه فرمایي چې سورته عنکبوت د مکه او د مدینه په درمیان کې نازل شوی دی بیا د دې صورت مخکنی صورت سره ربط په اوسو وجوه دی اول دا چې مخکنی صورت کې تشجیه او تسلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نو اوس دې صورت کې تشجیع او تسلی ورکول کېږي صاحب کرامو ته او متیانو ته بلدا چې مخکنی صورت کې تشجیوا په تبلیغ کې اوس دې صورت کې الله ترغیب ال جهاد ور کوي شپږم آیات کې ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه او آخری آیات کې آیت نمبر 69 کې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا بلدا چې مخکنی صورت کې تشجیع او واقع د موسی علی السلام دې صورت کې الله تشجیع ور کوي د نور انبیا واقعات به ذکر کوي نوح علی السلام ابراهیم علی السلام لوط علی السلام دغه رنګ شعیب علی السلام او بل دا چې مخکنی صورت کې صلیختم آیات کې د فرعون د غرق کېدو تذکره وا دې صورت کې الله رب العزت د قوم نوح د تبعه تذکره کې سوال لسم آیات کې فاخذهم الطوفان وهم ظالمون بلدا چې سورته قصص کې د انبیانو د ابتلا تذکره وه نو سورته عنکبوت کې الله د مؤمنانو د ابتلا تذکره کوي او بیا دعوت د سورته عنکبوت د کې بدري امور وي اړمنه امر چې دینو ابتلاء المؤمنین کاغه تکوینی ابتلا وی او که تشریعی ابتلا او دا بیانې کې دوه آیاتونو کې آیت نمبر 2 کې وهم لا یفتنون او آیت نمبر 3 کې ولقد فتن الذين من قبلهم او بیا دویم امر د داوی چې دی هغه د هلاکت د کافرانو دا بیانې کې سلور آیتونو کې آیت نمبر 4 کې تاسو ګورئ ان یسبقونا آیا زموږ د عذاب نه مبد شي او آیت نمبر 14 کې فاخذهم الطوفان وهم ظالمون آیت نمبر 31 کې قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين او آیت نمبر 34 کې هم انا منزلون على اهل هذه القريه رجزم من السماء بما كانوا يفسقون او درم امر د دعوی چې دین هغه ته لیکيږي اثبات د توحید اثبات د توحید به الله کوي په سلور ردونو سره اول رد د شرک فی العبادت او آیت آية نمبر 36 کې وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة او دویم رد چې دین آیت لیکي رد د شرک فی العلم نو رد د شرک فی العلم بکې په دوه آیتونو کې آیت نمبر 42 کې ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء بشک الله په دې پاغه معبودانو باندې چې دوی ورته را مدد شوی چار شي دي او هو العزیز الحکیم او دویم آیت نمبر 52 رد شرک فی العلم قل کفا بالله بیني وبینکم شهیدا او کله چې مونږ پوری باسو چوبتم ناساو بیا شرک کې مبتلا شي دغه رنګ یې سلورم رد چې نه آیت ویل کېږي رد د شرک په تصرف رد د شرک په تصرف بکیږي په سلور آیاتونو کې درې آیاتونه پر لپسې دي نور مزید تصرفات الله فراح رزق ورکی هغه چاته چوغړی د خپل بندګانو ناو تنگ تنگیم ان الله بكل شيء عليم بیا ور پسې 63 ګوره ولئن سالتم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها بشکا هغه معبودان چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه مالکان نه دي تاسو لپاره د رزق درکولو نو دا درم امر شو د داوی چې دې کې اثبات د توحید و په سلور ردونو سره رد شرک فی العبادت پای کې به دا صورتونه وي سورن کبوت سورت روم او سورت یاسین او بیا حضرت قتاده رحمه الله ابو الخطاب سدوسی بصری 117 هجری کې د وفات ته هغه لیکي چې تمام صورت محکم دی ما سیوا د یو آیات نه چې هغه منسوخ دی هغه د آیت نمبر 46 آیت نمبر 46 ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا جنگ مکه اهل کتاب سره مگر پاره طریقہ چاغه نرم ده دایات منسوب دی پایتونو د جهاد او خصوصا هغه آیات چې الله یې حکم کړی دی اهل کتاب سره د جنگ کولو سورۃ توبه تاسو ګورئ سورۃ توبه آیت نمبر 29 سوره توبه لسم سپاره ده آیت نمبر 29 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر جنگ کوایا کسانو سره چې لتون د جهاد پکې موجود وي ورمنه علت دا ده لا یؤمنون بالله ایمان نشته ده د الله په یووالي باندې او دوی ملت د جهاد ولا بالیوم الاخر ایمان نشته ده په آخرت باندې او درې ملت د جهاد ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله حرام نه غني هغه چې الله حرام کړی دی او د الله رسول او سرورم علت د جهاد ولا دینون دین الحق اعتقاد نشته د حق دین چې هغه اسلام دی من الذين دا کسانو تل کتاب اچاو ته کتاب ورکړی شوی دی ګور دلته اوت الكتاب حتا یوت الجزیه ان ید وهم صاغرون تر دې چې ادا کی جزیه په خپل لاسونو په خپل غلامانو لبنور کوي وهم صاغرون او حال دا چې دو ذلیلان وي نو دا د سورته توبه آیت نمبر 29 دا ناسخ دی د سورت عنکبوت د آیت نمبر 46 ادا قول د حضرت قتاده رحمه الله دی بعض مفسرین لیکي چې منسوخ نه دی محکم دی او بیا خلاصه د صورت دا د سورته عنکبوت د کلماتو تعداد دی او د حروف تعداد دی 4165 او بیا صورت مشتمل دی په سلورو بابونو اول باب آیت نمبر 13 پوری دی ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون آیت نمبر 13 ورمبنی آیت کې الله ذکر کوي اعجاز د قران په بیان د مقطعاتو الف لام میم او بیا دویم آیات کې الله ذکر کوي دعوا ورمبنای فإن أجل الله لآت بیا اور پسې بیانې کې سلور مجاهدین او د هرې مجاهدې سبب به الله ذکر کوي لمنه مجاهد آیت نمبر 6 او آیت نمبر 7 کې دته لیکي کې مجاهده مان نفس بیان د مجاهده او سبب د مجاهده چې نو هغه نفس دی ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه بیا ومایات کې بشارت ته چې څوک دغه مجاهده کې کامیاب شو او سبب د مجاهده چې دین هغه والدین دي مور خپلار چې کله مشرک وي او کافر وي ووصینا الانسان بوالديه حسنا دې کې به الله بشارت ورکي نام آیات کې بشارت دې په یو طریقه لندخلنهم فی الصالحین بیا لسم آیات کې الله درېمه مجاهده ذکر کړي او سبب د مجاهده به بیانې کې چې هغه منافقین دي ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله او لسم یو لسم آیات کې به بیانېږي نتیجه د امتحان او د درې می مجاهدی ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن الكافرين منافقين بیا دولسم آیات کې بیانېږي سلرو مجاهدم او سبب د مجاهدی چې دین هغه اهلی کتاب دی تر آیت نمبر 40 پوری الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله علم دې په مراد د دې حروف او اصل مقصد چې دی نو هغه اعجاز د قران دی آیا ګمان کې خلق ایو ترکو چې پرې به خوده شي خازن معنا کوي بغیر اختبار و ابتلاء بغیر د امتحان نه بغیر د آزمائش نه دغه شانت داخلك بپری خودشي صرف په دې باندې یقول چې دوی یا من نامونګي مان راوړې دي صرف په دې باندې چې ایمان راوړې دي وهم لا یفتنون او د دوی امتحان بنی شي کېده تکوینی یا تشریعی امتحان به خامخا کیږي امام بغوی رحمه الله لیکي 516 هجری کې د وفات ته چې د اسلام په ابتدا کې صرف ایمان راوړل فرض وو فرایض لا نازل شوی نو نه روزه فرض وا نه موس فرض وو صرف لا اله الا الله ویل فرض وو هر کله چې اعمال فرض شلم نو باز خلکو باندې اعمال ګران شلو چې اوس پکې موزم راغی روزوم رااله زکاتم راغی حجم راغی الله د آیات راولېګو احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا آیا صرف په دې خلاصيږي چې ما کلمه ویلم اگر چې د اهل سنت والجماعت مذهب دادین چې ایمان راوړل معنی جنت ملاويږي لیکن په ترک عمل به جهنم ته ځي سزا به درته ملاويږي لہذا په اسلام کې د اعمال او اهمیت شته یو دا چې د جهنم نه بالکل بچ شي او دویم دا چې اعمال چې دینون دا د حصول درجاتو یو لوی ذریعہ هم ده کنه جنت کې به درجاتو چتی نو په دې صورت کې د آیتونو مکیش لخوا او کوم علما چې فرمایي چې د آیتونو مدني دي هغه فرمایا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا د دې تعلق چې دینو بدری صحابه سره دي امام مقاتل رحمه الله فرمایي چې د آیات نازل شوه په اړه د مهجا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ آزاد کرده غلامو وکانا اول قتیل من المسلمین یوم بدر دلم بنه شهیدو په جنگ بدر کې چې دې شهید شوی دی په اسلام او دې په پرز د قیامت چې دی ورمنه کسوي چې دې په بل لیکيږي الی باب الجنه نو کله چې هغه شهید شو وجزع عليه ابواه مور خپل په جزا وکړه او بیبیوم جزا وکړه امام مقاتل فرمایي فنزلت هذه الايه نو الله د آیات راولېګو او بعد وی چې نزلت فی عمار ابن یاسر چې دا آیات نازل شوه د مبارک عمار ابن یاسر الله فرمای احسب الناس آیا ګمان کې خلق ان یترکو چې پری به خودیشي بغیر اختبار و ابتلاء بغیر د اختبار نه بغیر د ابتلا نه فقط په دې خبره چې دوی مونږ ایمان نه وړې دي او هم لا یفتنون او د دوی به امتحان نشي کېده نه امتحان بکی رنگ رنگ امتحانونه وکي ورپسې الله فرمایي ولقد فتن الذين من قبلهم تسلی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دوه خبرو کې یو دا چې امتحان برازي او دویم حکمت د امتحان او یقینا امتحان کړو موږ دا کسانو من قبلهم چې دون مخکیو نو دو توجیهات دی پدې کې یو توجیه دا د الذین من قبلهم نه مراد انبیاء دي پدې کې تسلی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او دیمه توجیه دا چې الذين من قبلهم نه مراد چې امتیان دي مخکنو امتیان باندې امتحانات راغلیو نو په دې صورت کې بیا تسلی دا صحابه کرام ته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته ولقد فتن الذين او یقینا امتحان کړي مونږه دا کسانو من قبلهم چې دونه بخاو مخکې زمانہ کې تیر شوی دي حدیث کې راځي حباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کعبه په سوري کې ناستو او صحابه کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د کافرو د طرف نه چې کم تکلیف تکالیف ملاویدل دا شکایتونه کول چې مالې دا تکلیف راک مالې دا تکلیف راک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو باندې خو هغه تکلیفونه نه دی راغلي چې کوم تکلیفونه مخکنو انبیاو باندې او متیانو باندې راغلیو ژوندۍ انبیا د فن کړی دي ژوندۍ انبیا او ژوندۍ امتیان د فن کړی دي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو تن به ودرول شو او هغه به ژوندې دوه ټوکلي کړې شو او د اوس پنیم منګزي به جوړ کړې شوې او هغه به د امتیانو په بدنونو باندې راخ کله کې دي دا حدیث د بخاری دی آخر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل باوجود دغه تکلیفونو باوجود دغه آزمایښونو بیا هم یو تن تیار نو چې دیني پرې خوي نو دا سه سختې راغلي مخکنو امتیانو باندې ولقد فتن الذين من قبلهم او یقینا امتحان کړی دی موږ دا کسانو من قبلهم چې د دون په خاطر شوی دي فليعلمن الله الذين صدقوا دته لکی حکمت د امتحان الله چې امتحان کې دې مقصد د پاره چې صادق او کاذب جدا جدا شي چې کم صادق دی په عقیده کې خلق تخکار شي چې کم کاذب دی هغه مخکار شي نو صدقو او کاذبین فلیعلمن الله الذین دې د پاره چې ښکار کی الله کسان صدقو چې رښتیا ویلي دي لیعلمن الله الذین معلومول مراد نه دي ځکه د الله علم خو ازلی دی د الله په علم کې خو صادق هم دی او کاذب هم دی چې څوک صادق دی د پیدایش نمخ کې الله ته معلومو چې څوک کاذب دی د پیدایش نمخ کې الله ته معلومو مراد د دین اخکار کول معاشره ته جدا کول دې د پاره چې ښکارا کې الله کسان صدقو چې رښتیاي ویل دي ولا يعلمن الكاذبين او دې د پاره چې ښکارا کې الله دروغجن منافقین کافران او بیا کستا سو خیال وی نو صداقت چې دې رښتینواله الله ذکر کو په فعل ماضی الذين صدقوا فعل ماضی ویل او دروغجن الله ذکر کړ په اسم فاعل سره الکاذبین وی علما لیکي چې صدقو فعل ماضی کې یقین ته اشاره ده چې کوم صادق دی نو دی یقیني صادق دی چاہے تو لیکی حلاکت د کافرانو آیا ګمان کیا کسان یعملون سیئات چې عمل کې د شریعت نه خلاف سیئات جمع د سیئاتن مراد د دینه کفریات دی او مراد د دینه شرکیات دی آیا دو ګمان کوي یسبقونا چې دو بچي زموږ د عذاب نه خازن معنا کوي 741 هجری کې د وفات ته ان یسبقونا ان یعجزونا فلا نقدر على الانتقام منهم آیا موږ بدو بیوسه کې موږ بدو عاجز کې د انتقام اغستونه سا اما يحكمون بد د هغه فیصله چې دوی کوي د دوی فیصله دا ده چې موږ به د الله د قدرت نه چرته وځو د الله د قدرت نه دوی ته نشي هر ځای کې موجود وي الله به نیوي من كان يرجو لقاء الله فإن هاجر الله لات وهو السميع العليم پنځم آیات کې بیانېږي ملاقات د الله چې مرګ به در باندې راځي د الله ملاقات لبزي که صادق نو جنت ته بځي او که کاذب جهنم ته بځي د دې آیات درم آیات سره ربط شو یا سرلم یا سر ربط یا یسبقونا یعملون سیئات یسبقونا عمل کې خلاف شرع او خیال دا دی چې موږ نه بچ شي نه نه بچ کې دې نشي فإن اجل الله لآت دا الله نیټه راتلون کې ده په کافر به مرګ راځي په مؤمن به مرګ راځي من کان یرجو لقاء الله سوک چې یریږي د الله د ملاقات نام یا سوک چې امید لري د الله د ملاقات یا سوک چې عقیده لري د الله د ملاقات فإن أجل الله لات دا غره جزا نه ده اصل جزاء حذف ده او دا فإن اجر الله دې ته لیکيږي دال بر جزاء یا تتمه د جزاء من کان یرجو لقاء الله سوک چیریږي د الله د ملاقات نه نو فلیصبر علی البلایا د دې صبر وکي په امتحانونو باندې دې دې صبر وکي په مصیبتونو باندې ولې ځکه اجر به ملاويږي فإن اجر الله لات بشکا نیټه د الله خامخا راتلون کې ده وهو السميع العليم الله آیات ختمه په دوه اسماء الحسنا السميع اوریدون کې ده په وخت د مصیبت کې چې فریادونه کوي هغه فریادونه الله وی اورم العلیم په هم د کافرانو په ظلمونو باندې چې تاسو باندې سختۍ کوي ظلمونه کوي زما د علم نه بار نه دي نو من کان يرجو لقاء الله کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې ظاهری معنا باندې آیات حمل دي ظاهری آیات معنی او دا آیات بیا داسې ده لکه سورته کهف اخر تاسو ګورئ په نسب کې او په نکاح کې خو فرق دا دی چې ما ته وحي کېږي یوحا الی انما الهکم اله واحد چې وحي کېږي ما ته د دې خبرې چې حقدار د عبادت تاسو یو الله دی فمن كان يرجو لقاء ربهم څوک چې تمنا لري د دیدار در رب خپل لقاء نه مراد دیدار هغه لپاره دوه شرایط دي یو شرط دا دی فلیعمل عملا صالحا عمل دکې د سنت مطابق او دویم شرط دا دی ولا یشرک به عبادت ربه احد شریک دین غنی په عبادت در با خپل حدن هیڅوک معنی دا چې عبادت دا سې کوي چاہے کې نه شرک جلی وي او نه شرک خفي وي نو دا آیات او د سورت عنکبوت آیات من کان یرجو لقاء الله دا پړم باندې توجیه کې یو شانت دي خان او من کان يرجو لقاء الله ظاهری معنی مراد دا چا کې تویل کی قتل د الله دیدار د الله او یا چې د من کان يرجو لقاء الله ظاهری معنی مراد نه ده بلکې دا کنایه ده د دوباره ژوند نه ذکر پس الله فرمایي فإن اجل الله لات ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين خلاصه کې ما تاسو ته ویلو چې سلور مجاهده به الله ذکر کړي او هر مجاهده به بیانې کې سره د سبب نه او بیا مور پسې الله بشارت عمر کوي داړم باندې مجاهده ده او ور سره بیانېږي سبب د مجاهدین سبب د امتحان چاغه ته نفس ویل کی الله تاسو له نفس درکړې د امتحان اخلي چې دا نفس تاسو په کوم طرف استعمال وایي ومن جاهدم چا چې مهنت وکم فإنما يجاهد لنفسه یقینا د مهنت کې لپاره د فیدې خپلې فیده با دتا ملاویگی او فیده دادا چه ده وپرس دا قیامت الله سره ملاقاتو کی لکه مخکنی آیت کې ویلو من کان یرجو لقاء الله ان الله لغنی من العالمین بشک الله بے پروا دے د تمام خلقو نام بے پروايي دام چې الله ته د انسانانو ضرورت نشته دی الله ته د انسانانو د مهنت ضرورت نشته دی ځکه چې انسان مهنت کوي نو ځان لکې چې مخکنی آیت کې الله فرمایلی او فینما یجاهد لنفسه یقینا د ځان کړي ځان د پاره هغه لنفسه هیڅ شي دی هغه دوه خبرې یو دالنو کفران عنهم سیئاتهم جهنم نه به لري کوم او دویم دا اول نجیان نو محسن الذي كانوا يعملون جنت ته داخل کوم یو خبره شو او دویم دا چې امتحان دار او مدار دا پس شي باندې دي چې الله تعالی فرمایل ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه الله دو خبرې ذکر کړي یو دا امنو دیم وعمل الصالحات نو معنا دا چې الله رب العزت د امتحان دار مدار بیان کړ چې امتحان چې تاسو کیږي په ایمان کې کیږي او په اعمال صالحو کې کیږي چې ایمان راړی او کنه اعمال صالحه کوي او کنه کوي والذین آمنوا واکسان چې ایمان راوړې دي او عمل الصالحات یو عمل کې د سنت مطابق لنو کفرن عنهم سیئاتهم لام تاکیدیم اخر کې نونی ثقيله دام دلالت کې پتا کې باندې معنا دا چې دا ایمان چې دا ایمان او اعمال صالحان دې سره ضرور د انسان سیئات لري کېږي لنو کفرنا ضرور لري بکو مونږ عنهم د دونا سیئاتهم ګناهونه د دو د ایمان او د اعمال اعمال صالحه په وسیله علما لیکي چې مراد د دینه د جهنم نه بچ کول لیکه او دویم ولنجزینهم او ضرور بدله کې باور کو مونږ دولرام احسن الذي كان يعملون ور بدلا دا عملونو چې دوی په دنیا کې کول دا اعمال غره بدله بول مونږ ورکو ځکه عمل کون کې دې دې او بدله ور کون کې الله دې نو بدله غره شو کنه دا غي نسبت الله ته دې او لفظ د احسن را لخم اشاره دې خبرې ته چې عمل کې به حسن پیدا کړي جنت تباله دې چې عمل کې دې حسن وي او حسن پیدا کیږي په دوه شرایطو یو اتباع د نبی دویم اخلاص عمل کوي په طریقه د پیغمبر خود ساخته خبره نه ده خود ساخته عمل نه ده بلکې قول او عمل چې دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اطاعت او تابعداري کې دی او دویم اخلاص ووصينا الانسان بوالديه حسنا دویمه مجاهده الله ذکر کړي دویم امتحان سبب د امتحان چې دین واغه والدین دي خصوصا هغه والدین چې کافر وي او د خپل مسلمان دي یو طرف ته حق داد چې مور خپل دین او بل طرف ته دا چې دا الله دشمنان دي نو دا زوی په امتحان کې گرفتار دی چې کم طرف ته لاړ شم یا الله کدی ته ګورم نو مور خپل ارمی دي احسان پکار دی خیر خېګړه پکار دا خپکول نه دی پکار او بلې ارته دې ته ګورم چې سا دشمنان دي د کفر او د شرک دعوت راکې مالام مال په خرج کوم اسپیټال ته بوزم کم احسان چې ته کوي کوا لیکن اطاعت او تابعداري بد الله کوي وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما کزورو کی پتا باندې سختیو کې پتا باندې دې د پاره چې ته شریک وګڼیم ما سره هغه معبود چې نشته دې تاسو سره باغی منی څه دلیل سختی در باندې یو کې کور نه دی وباسي چې زما کور نه یا در باندې خوراک بند کی یا ته چې میراث بدر ته نه ملاويږي واده بدر نه کو نو فلا تطيعهما دا خبره به نه منې خان اوس انسان نه مراد څوک دی اوس وین الانسان جمهور علما لیکي چې مراد عام دی هر انسان مراد کې دی چې د هر زمانه هغه د صحابه کرامو د دور انسانو تابعینو د دور او تبع تابعینو او که په دې دور کې یو انسان دی او مور بلاري کافر دی هر څوک مراد کې دي دویم کول خازن لیکیم چې د آیات نازل شوه په اړه د صاحب بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو او داغه مور چې ونه حمنه بنت ابو سفیان و کله چې سعد مسلمان شو نو د خډیر نیکی کوونکې عمر بلار سره اسلام نرستوی مور خپشوه تفوسه ته کو چې سات تا کم دین اختیار کړي دي هغه ورته ما اسلام قبول کړي دي نو قسم یو کو زما دې قسم می په الله نه بخورا کوم نه بس کا کوم تر سوچ تا دین اسلام نی پریخه خراس کات بنو کو تر دې چې مړ شم خلک به پتا باندې الزام لګي چې د مور قاتل لیم ستا په وجه چې د مور خوراک پرې خېو نو پتا به الزام لګي نو خازن لکی فجا سعدن او بیا ورته فکلی ان شئت فلا تاکلی ستا خو خدا خوري او کنه خوري کله چې نا امید شو نو اکلت و شربت فانزل الله تعالی هذه الايام چې هر کله نا امید شو نو خلاص کا کی شروع کو الله د آیات راولې کو چې خیر خېګړه کوا خو د کفر او د شرک خبره به نه مني وان جاهداک او که سختیو کې پتا باندې لتشرک بی ما ليس لك به علم چې شریک وګڼي ته ما سره هغه معبود چې تا سره پاګې باندې دلیل نشته نو فلا تطيعهما دا خبره به نه مني خان ځکه حدیث کې راځي خازن دلته حدیث نقل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق په اطاعت کې لا طاعت لمخلوق په معصیت د خالق کې د مخلوق اطاعت او تابعداري نشته دی الی مرجعکم فونبئکم بما کنتم تعملون دته لکیږي علت د فلا تطهما تابعداري بنه کې ولی زکا الی مرجعکم خاص ما ته واپس کېدل لستاسو کله مور خپل تابعداري دی وکړه نو نقصان بدر تمیلاو شي دلته الله امنو وعملوا الصالحات ذکر کړي او د مخکنی امتحان په اخر کې الله فرمایلی والذین آمنوا وعملوا الصالحات الته ویلو لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم دلته کې الله یو جامع خبره ذکر کوي لندخلنهم فی الصالحین چې هغه ډول ته شامل ده والذین آمنو او کسان چې ایمان راوړ دي او عامل الصالحات او عمل کې د سنت موافق لندخلنهم ضرور داخل بکوم دو فی الصالحین په نیکانو خلقو کې دا صالحین په دی وي چې عام طور سره یو تن د والدینو اطاعت په شرک کې نه کوي نو خلق د ته فسادي وي خان الله ورته صالح وي ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله دریم امتحان الله ذکر کئ او سبب د امتحان الله ذکر کئ عام خلق خصوصا منافقین چې تاسو امتحان چې کیږي د عام خلکو په ذریعہ هم کې دي شي د منافقینو په ذریعہ هم کې دي شي ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دی یقولو چاو آمنا بالله مونږ ایمان راوړ دې په الله باندې دوه احتمال دي په دې کې کوم علما چې لیکي چې د آیتونو مدني دي نو وی ومن الناس نه مراد منافقین دي او کوم علما چې وی چې دا آیتونه مکی دي نو هغه فرمایي چې ومن الناس نه مراد د مکه کمزوري مسلمانان چې هجرت نه ده کړې لا مکه کې فاذا اوذي في الله کله چې اذیت ورکړې شي هغه د فی الله په توحید د الله کې زکه اذیت د کافرو دا په توحید د الله کې او چاو الله یو نه منم او دو الله یو منم جعل فتنه الناس كعذاب اللام فاذا اوذي فعل مجهول د کافرانو د طرف طرف نام مختلف اذیتونه قتل و غارت خراس کاک بندول لار بندول مختلف پریشانه ورکول جعل فتنه الناس كعذاب اللام نو دو غني اذیت د خلکو په شان د عذاب د الله هغه امتحان ته عذاب وای هغه حقیقت کې امتحان وی عذاب نه او اخر دې نتیجې ته ورسیږي چې اسلام پرېګ دی او مرتد شي ولئن جاء نصر من ربک ولسمه سپاره به سورت حج آیت نمبر 11 ومن الناس من يعبد الله على حرف بعض د خلکو ناغه سوق دي چې عبادت کوي د الله په شک على حرف على شك على ريب حرف اصل کی طرف ته ویل کی نو دې چې په شک کې مبتلا دي نو دې د دین په طرف کې دي دین ته د نشوي نه دي شکی دي فإن أصابه خير کورسیږي د تا خوشحالي اطمینان نبی نو دې مضبوط شي پاګې باندې نو بیا د خلکو ته ها زادین صالحون اے خلکو دا بهترین دین دی زکه په دې کې خوراک ملاويږي په دې کې سکات ملاويږي په دې کې فتح ملاويږي په دې کې عزتونه دي وان اصابته فتنه کورسیږي د تاسو آزمائش سم مصیبت د کافرو د طرف نه انقلب علی وجهه نو دی واپس شي په خپل مخ معنی دا چې دی مرتد شي او هغه امتحان ته نسبت د عذابو کې چې دا عذاب دی نن سبا په دې دور کې داسې کمزوري مسلمانان ډیر زیات دي الله فرمایي خسر الدنيا والاخره نو الته وی اطمئنان بهم د مطمئن شي په دې او اطمینان نرسو دی وی ان كنا معكم مون کو تاسو ملګریو اولیس الله بعالم بما فی صدور العالمین دا څنګه ملګری ته چې خوشحالو کې ملګری او سختو کې مرتد کېږي ملګری خو هغه دی چې په خوشحالو کې هم ملګری او سختو کې هم ملګری الله دې منافق لزجر ورکی فرمای اولیس الله بعالم عین دې الله پوام بما پاغ منافقت فی صدور العالمین چې په سینو د خلکو کې ده ما عبارت د منافقت نه کا الله پوه دی چې خوشحالو کې ملګری او سختو کې ملګری نه نتیجه د امتحان دا چې الله صادق او کاذب جدا جدا کې لکه صورت اول کې ویلو کنه صورت اول کې الله ویلو فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وليعلمن الله الذين امنوا او ضرور خره کې الله کسان چې ایمان راوړې دي د ایمان په وسیله په سختو کې ثابت قدم وي څه سختې چې پر راځي مالی او بدني عوامي هر طرف نه چې کومه سختی راځي د قدمونو مضبوط وي د خوېږي نه د امتحان کې کامیاب شو او بلې ارته منافق ولا يعلمن المنافقين دې د پاره چې الله کار کوي منافقان سلورم امتحان سبب د امتحان چې د ناکار مليان په معاشره کې به داسې مليان وي چې هغه په بل طرف ته روان وي هغه ته علماي سو ویل کی او مراد د مليانو نه اهلي کتاب دي مداهنت کوونکی بل طرف تمایل کیدونکی دام ګره د حق پرستو علماو د پانه سبب د امتحان دی او یا کسان چې کفر کړي دي للذین آمنوا کسان ته چې ایمان راوړي دي کفرون مراد اهلی کتاب دي د يهود مليان او د نصارا مليان د دو مهنت او کوشش دا په مؤمنانو کې دا په هغه صورت کې چې د آیتونو مدني شي او کدا آیتونو مکی شي نو بعض مفسرین لیکي چې دا خبره ابو سفیان کړې و مسلمان شوی لا نو زمونږ طرف تراشایم زمونږ د مشرانو زمونږ د نیکونو دین اختیار کایم پای کې کامیابی ده خوراک به پټه مومای پریشانی بنی الله رب العزت سلور جوابات زجرن راولې ګل خان لمنه جواب دا دی وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء دا دروغ جن دي د دوه خپل پیټي دومره زیات دي د ګناهونو چې هغه نشي پورته کولای نستا پیټه بس پورته کی یو معنا دا ده وما هم او ندی دو بحاملین پورته کون کی من خطاياهم دا خپل ګناهون نه من شین سشم خپل پیټه په انبار دی هغه نشي پورته کولې نو ستا پیټه بس پورته کی د معنی سورته النجم وګوره سورته النجم قال فما خطبكم سبارا آیت نمبر 38 وګوره د ابراهيم عليه السلام په صحیفو کې دا خبره لیکوا الله تزرو چې نشي پورته کولای الله تزرو نفس وازرتن وزر اخرى وزر نفس اخرى بوج دبل نفس سورت فاتر مو وګوره سورت فاتر منه شیء سشه به پورته کول نشي ولو کان ذا قربا اگر چې نسبی دی نو دا یاتم دغه شانته وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء او نبوي دغه داویدار خلق په دنیا کې چې خلق د اسلام نه منع کوي او خلکو ته وی چې تاسو بوج به مونږ پورته کو پرز د قیامت الله ان دي دو پورته کون کې من خطاياهم نو هم زمير راجه دي دوته خپل بوج نشي پورته کوله یو توجیه ده او دویمه توجیه ده چې من خطاياهم کې هم زمير راجه دي مسلمانانو ته مؤمنانو ته چې دو منکې ته په انشاء باندې څنګه حکم د کذب لګای ځکه جمله انشائیه چې د نو تداسې نشي ویلې چې وایون کې د دې کاذب دی او که صادق دی جمله انشائیه باندې خود صدق او د کذب اطلاق نکېږي انهم لکاذبون ولنحمل خطاياكم امام فرار رحمه الله د دې اعتراض په جواب کې فرمایي چې ولنحمل لفظ اعتبار سره صيغه د امر ده لیکن معنا اعتبار سره دا خبر دی خان او دا حقیقت کې د شرط محذوب جزا ده هغه شرط محذوب دا ده چې شرط دوم زمون طرف تراله او زمون دین اختیار کوم واثقال مع اثقالهم او بوجونا د گمراه کولو مع اثقالهم سره د بوجونو خپلونه معنا دا چې پرز د قیامت د خپل ګناهونو پیټه به هم پورته کوي او خلق لا د کفر او د شرک دعوت ور کوي ناغوم گمراه شوی د دوی په دعوت باندې نو داغو د ګناهونو پیټه به هم دوی پورته کوي نو اسقالهم نه مراد ذاتی ګناه ده چاغه ته کفر او شرک ویل کی او حق پټول او ورپسې او اسقال ما اسقالهم نه مراد متعدی ګناه که تاسو ستړي کیږئ نه نو سورته النحل وګورئ سورت نحل سوال لسمه سپاره سورت بنی اسرائیل نمخ کې آیت نمبر 25 به قالو نو دو په انکار کې وي اساطیر الاولین دا هو کسی دی د مخکنو خلکو ظاهر ده چې دو قران ته اساطیر الاولین وای او برملا لګیا دی هر ځای کې لګیا دی نو خلک منه کوي د قران نام او خو ایمان دالی خو دې منه کوي کنه نو هر کله چې تا منه ک مجرم ته خپل د ګناو مې هغه چې تا منه کړې دي نو داغه د ګنا مجرم هم ته اوس ورپسې آیت ولګو الله فرمایي ليحملوا اوزارهم دې د پاره چې پورته کیدو بوجونه خپل کاملتن پورا یوم القیامت پرز د قیامت ومن اوزار الذين يذلونهم بغير علم او بوجونه د هغه کسانو یذلونهم چې دوی گمراه کړی دي په منا کولو یا په دعوت ور کولو چا غوی منا کړیو د اسلام نه یا دعوت ور لور کړیو د کفر بغیر علم بغیر د دلیل نه الا سا ما یذرون الله وی ډیر بد دی هغه بوج چې دوی پورته کوي الله دلته کې فرمایي سورته عنکبوت کې چې واسقال ما اسقالهم خپل بوجونه به هم پورته کین او چاله چې دعوت د گمراهه ورکړې دی یا څوک منع کړ دې د هدایت نه هغه دروغ سری دغه سورته نحل کې دغه پنځشتم آیات کې نا سرورشتم آیات کې دو قران ته وی اساطیر الاولین دا درو دي کنه قران خود کې سو کتاب نه دی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما دویم باب د ترایت نمبر 40 پوری خلاصه د باب سلور انبیاء د سلور انبیاء واقعات الله ذکر کړي نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام او په هر واقعیا کې الله درې خبرې بیانې ابتلا په پیغمبر باندې دویمه مجاهده د پیغمبر درېمه خبره هلاکت د کافرانو نو آیت نمبر 14 15 کې الله د نوح علیه الصلاۃ والسلام مجاهده او ابتلا ذکر کړي او د کافرو هلاکت بیا آیت نمبر 16 17 کې بیانې کې واقع د ابراهیم علیه السلام انه هو العزیز الحکیم بیا 27 کې بیانېږي احسان بعد الابتلاء سلور احسانات به الله کوي ابتلاء نورستو الله ولزوی ورکه اسحاق علیہ السلام او نسه یعقوب علیہ السلام دیم دا چې الله داغه په اولاد کې نبوت جاری وساته وجعلنا فی ذریته النبوة والکتاب او دریم دا چې الله رب العزت د دنیا نعمتونه ور لور کړم او سلم دا چې آخرت کې الله کامیاب کوي انه فی الاخرۃ لمن الصالحین بیا 28 سنت 30 30 کې بیانې کې واقع د لوط علی السلام په دې کې هم بیانې کې مجاهده د لوط علی السلام ابتلا پر لوط علیہ السلام او هلاکت داغه د قوم 31 نواخلا 33 پورې راتلل د فرشتو ابراهيم عليه صلوات و سلام له دو خوش خبره ورکول یو د زوی خوشخبری او دویم د قوم لوط د تباہی آیت نمبر 34 35 کې بیانې کې داوا ثانیه دیمه داوا چې هغه په دې کې د کافرو هلاکت بیا 36 37 کې بیانې کې واقعیا د شعیب علی السلام او اخر کې بیانې کې اقسام اربعه د عذاب فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحام ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا سلور سورتون الله د عذاب ذکر کړي بیا 41 نبام دریم باب بیات نمبر 55 پوری ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما مجاهده د نوح عليه السلام او زمانه د مجاهده ابتلا په نوح عليه السلام باندې او زمانه د ابتلا مطلب دا چې صدور از یاد رز ابتلا نه و دور از یاد رز مجاهده نه و بلکې مسلسل زر کالا 50 ته کم کا او یقینا لګره موږ نوح علی السلام الی قوم خپل قوم ته دلیل دې په دې خبره باندې چې نوح علی السلام خاص خپل قوم ته لګلې شو زمون پیغمبر تمامو انسانانو ته لګلې شوی او لام او رقد دلالت په تاکید باندې کوي وجدا وا چې مخاطب انکار کوخه کله چې مخاطب انکار کینو بیا متکلم کلام کې تاکید راړي ته تاکید په لم سره لا سره او په قد سره او انکار چې ناغه د سنو بشری رسول الله او بیا انکار په دوه قسمو یو انکار جهلنو دویم انکار تاویلنو نو مکی والا چې واغه د بشریت منکرو حقیقتا جهلن او اهل کتاب چې دغه منکرو تاویلن لکه نن سبا بریلیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بشریت انکار کې تاویلن تاویل کیږي ولقد ارسلنا نوحا او یقینا لګلې موږ نو علی السلام خپل قوم ته فلبس فلبسان وی سار شنو علی السلام فیهم باغ قوم کې الف سنتن زر کالا الف سنتن مفعول فيه دې لپاره د لبسه او الا 50 عامن استثناء ده زر کالا الا 50 عامن مگر 50 ته کم 50 ته کم کم دا تعبیر الله استثناء سره ول ذکر کړي دي کی اشاره د عظمت د ابتلا ته او دي کی اشاره د عظمت د مجاهده ته ځکه زر کاله چې وي اخر دا چې عذاب پر راغی دته لیکيږي درېمه خبره علاقت د کافرانو فاخذهم الطوفان وني والطوفان وهم ظالمون او حال دا چې دو ظلم کوونکو خطرناک طوفان پر راغی او بیا بعض علما لیکي چې دا طوفان خاص وخه ماهرین د علوم فلکیات او وی چې دا طوفان خاص او عراق خار کې راغلی او 1 لاکھ 24 هزار یا 1 لاکھ 40 هزار کیلومتر مربع خطه د زمکې دا متاثر شوی و تمام دنیا باندې طوفان نو راغلی دا ماهرین د علوم فلکیات وي عراق کې خاص کر بابل خار متاثر شو لیکن اشرف علی تانوی رحمه الله 1324 کې د وفات ته او دا رنګ شبیر احمد عثماني رحمه الله 1369 کې وفات ته دا دواړه اکابرین زمون فرمایي چې طوفان عامو تمام دنیا سره متاثر شي وان او ځکه آیاتونه د قران چې دین هغه په عموم باندې دلالت کوي تنوی سیب لیکي لکه سورته صافات تاسو ګورئ سورته صافات او یقینا فریاد کړو نوح علی السلام مونږ ته نو خستا جواب ورکون کیو مونږه ونجینا واله من الكرب العظیم نجات ورکومږه هغه تا او داغه خاندان ته من الكرب العظیم د غبرهټ لوی نه کرب نه مراد غرق ته ورپسې وجعلنا ذریته هم الباقین او وګرځو مونږ اولاد داغم هم الباقین خاص هغه باقی پاتې کیدونکي په دنیا کې نو وردا آیات دلالت کی بده خبرې چې صرف اولاد نوح علی السلام پاتې شو باقی نور تمام دنیا غرق شوی و نوح علی السلام په دعا وکړه او نوح علی السلام ای زما ربا لا تزر پر نک دی علی الارض پزمک باندې په مخ د زمکه من الکافرین د کافرانو نه دیارن آباد کور یو آباد کورم د کافر پرې نه دی الله تمام کورونه د کافرانو برباد کین نو دا آیاتونه شبیر احمد عثماني رحمه الله او اشرف علی تانوی رحمه الله فرمایي چې دا آیاتونه دلالت کوي په طوفان عام باندې چې دا طوفان عامو تمام دنیا سره متاثر شي فاخذهم الطوفان واقعات ابراهيم عليه السلام الله ذکر کړي په دې کې هم دغه درې خبرې بیانېږي مجاهده د ابراهيم عليه السلام ابتلا پاغ باندې او دغه رنګي هلاکت دغه د قوم ابراهيم منسوب دی دا تفک په نوحن باندې هغه منون او د منون نه دی وجدا چې نوح منصرف دی ابراهيم غیر منصرف دی عجمی لفظ دی زائد علی الثلاثه نو امتناع واجب شو غیر منصرف ویل واجب دی و ابراهيم او یقینا لګره مون ابراهيم عليه السلام کله چې وی هغه خپل قوم ته اے قوم عبادت وکړئ د الله وتقوه دا غنو یریږئ خیرون دا داسې لفظ دی د دنیا او د آخرت دواړو خیر ته شامل دی دنیا کې هم بهتري ده آخرت کې هم بهتري وي ان کنتم تعلمون که چرته پیږي تاسو علماء لیکي چې اعبد الله دې کې امتثال د اوامرو ته اشاره و او وتقوه کې اجتناب د نواهی ته اشاره و او بیا اخر کې ابراهيم عليه السلام فرمایین کنتم تعلمون کچرت تاسو علم لرئ دې کې اشاره دې خبره ته چې د خیر او د شر په درمیان کې تمیز راوستون کې سبب چې دی نو هغه علم دی علم موجود وي نو تمام خیر او شر پیژنې علم موجود نه نو ته خیر او شر نشې پیژندلې په دغه وجه د عالم فضیلت دی په عابد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د عالم فضیلت په عابد باندې دا څه دی لکه کفضلی علی ادناکم لکه زما فضیلت په تاسو کې ادنا صحابي باندې ځکه علم دا د خیر او د شر په درمیان کې تمیز راوستون کې انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افکا فان كنتم تعلمون ابراهيم عليه السلام غونه نفي د علم وکړم چې تاسو کې علم نشته دی په دا غوجه شر کې مبتلا یې کې چرته علم وې نو ذالکم خیر لکم تاسو به خیر اختیار کړو انما تعبدون من دون الله یقینا عبادت کوي تاسو ما سوا د الله نه او ثانن د بوتانو او ثان جمع د وسن په معنا د شکل راځي او بیا مفسرین لیکي چې دا عام دی ښا قبر ته شامل دی صلیب ته شامل دی هر هغه شی ته شامل دی چې داغه عبادت کیږي اگر چې ګټي اگر چې لوټي اگر چې زیلې او افکن کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې افکن مفعول مطلق دی لپاره د تخلقون او دې ته لکه مفعول مطلق من غیر لفظه او دویم احتمال دا چې افکن دا مفعول له دې لپاره د تخلقون یعنی هغه لپاره علت دی او دلته کې لام مقدر دی او معنا دا سو کا وتخلقون افکن او جوړوي تاسو کسی لپاره د دروغو د دروغو کسی جوړوي او خلکو ته خپل د بوتانو فضایل بیانوي چې دا کمال دی پکې دا کمال دی پکې دا کمال دی نور حقیقت کې دلایل نشته ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا نفي د تصرف د غیر الله نه یقینا هغه معبودان تعبدون چې تاسو بندگی کوئ من دون الله ما سوا د الله نه لا يملكون لكم وسنشته د تاسو د پاره رزق اند رزق درکولو په د انسان په ضرورتو کې لوی ضرورت چې دی نو هغه رزق دی لوی ضرورت دیو جنا ابراهيم عليه صلوات و سلام تذکرہ د رزق وکړه چې تاسو په معاملې د رزق کې پریشان یې او تاسو دغه معبودان باطل او نه رزق واړی ګورې دو طاقت نه لري تاسو لپاره د رزق او بیا رزق نه کراو ویلخه او ورپسې الرزق معرفه وي دا نکرام په سیاق د نفي کې عموم فایده کوي معنی دا چې معمولی رزق تاسو نه نشي در کولای نه او بدر کولې شي نه مالګه در کولې شي نه غنم نه جوار نه سبزي نه پل فروټ تعمیم دې پکې چې د رزق کامل مالک الله دی نو کامل رزق تلاش کای مکمل رزق تلاش کای نو هغه الله سره دی هغه رزق چې دی داغي اختیارات الله سره دی او کامل رزق دا دی چې یوازې رزق پیدا کول نه دی بلکې د رزق اسباب پیدا کول باران ورول زمکه پیدا کول تخم پیدا کول او بیا لاسونو کې طاقت چول چې تخم وکري بیا لاسونو کې طاقت چول چې تخم اوري بي دا ټول خبري اسباب د رزق او بیا الله رب عزت انسان له ګوتې ور کړی دي په دې ګوتو باندې نوړې جوړې بیا خلی ته اوچته غاخونو باندې مې د کوي مې دې تر سي نو دې ته لیکي اسباب د رزق کامل دا لمنه امر شو او دویم امر وعبدوه بندگیو کې داغه وشکرو له او شکر ادا کې داغه الیه ترجعون اخرت باندې عقیده ولرئ زکه ټول عمر به خراس کاک نه کوي بلکې آخرت کې به الله ته پیش کیږي الیه ترجعون خاص هغه تبو ګرځول شي بعد الموت مونږ به تکذیب کو دی به دعوت د توحید پریګ دی اګه تاسو تکذیب کوئ زب بیا هم دعوت درکوم او فقط کذب امم من قبلکم تتمه د جزاء محذوف یا دال بر جزاء یقینا تکذیب کړي او ډیر امت یانو من قبلکم د تاسو نه پوخام قوم د نوح علی السلام عادیانو سمودیانو دا د ابراهیم علی السلام نه مخکې تیر شوی دي دوم تکذیبونه کړیو وما على الرسول الا البلاغ المبين دې جمله کې دوه احتمال دي یو احتمال ابن کثیر لیکي 774 کې د وفات دی داته می صدې مفسر مفتی او محدث دی ابو الفدا دمشقي رحمه الله هغه فرمایي وما علی الرسول الا البلاغ المبین دا جمله په واقعې د ابراهیم علی السلام کې داخل ده او ابراهیم علی السلام فرمایل وما علی الرسول الا البلاغ المبین او په دې توجیه کې رسول نه مراد ابراهیم علی السلام دی زکه زمازي موارد ادا چې د دین ورسوم تاسو ته اگر چې تاسو تکذیب کوئ تاسو تکذیب او جوانه بزد دین دعوت د دین نه پرېږدم ادمه توجیه ابن جریر لیکي هغه فرمایي چې دا ادخال الهي دی وما على الرسول یو نشته دی پر رسول په دې توجیه کې رسول نه مراد محمد رسول الله دی او بلاغ نه مراد رسول واقع دی ابراهيم عليه السلام چې عبرت ته واخله اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير مسله د قیامت الله ذکر کړي او لسم آیات اخر کې ابراهيم عليه السلام ویل الیه ترجعون خاص هغه تبو ګرځول شایم د فرمای اولم يرو آیا نګوري دا خلق کیف یبدئ الله الخلق څنګه اول پیدایش کې الله د مخلوقات ثم يعيده بیا به دوباره هم کوي اولم يرو کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې علم اولم يرو حقیقت باندې حمل دی او مراد د رؤیت نه پسترګو قتل دي آیا دا خلق پسترګو نه ګوري انسانان پیدا کیږي یو پیدا شو بل پیدا شو بل پیدا شو ځوان شو واده شو پلار شو نیکه شو د دنیا نه لاړ دا اول پیدائش هر کنا چې د دې لوم بني پیدائش الله خالق دې نو ثم يعيده دا دویم پیدائش پرم بني پیدائش باندې قیاس کړي اگر چې دویم پیدائش ترا وجود نه دی ملاو هغه لپاره به قیامت قائم کیږي نو په دې توجیه کې چې دی اولم يروا كيف يبدو الله الخلق تمام مخلوقات قتل مراد نه دي ځکه تمام مخلوقات خو نه کته کی او دیمه توجیه دا د اولم یراو رؤیت نه مراد علم دی رؤیت نه مراد علم دی پستر کو قتل مراد نه دی اولم یراو آیا داخله پوه نه دی کیف یبدو الله الخلق څنګه اول پیدائش کوي الله د مخلوقات او ثم یعيده بیا به دوباره کوي نو هر ځی عقل ته دا خبره معلومه ده چې خالق اول الله دی لمنی مخلوقاتو نو د دوباره مخلوقاتو پیدایش کون کې هم الله کې ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا کار دی په الله باندې آسان قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم ثم الله ينشئ النشأة الاخره دا ته تمه ده د مخکنی آیت کدا غواړی چې په مسلې د قیامت باندې تاسو ایمان راشي د الله د قدرتونو مظاهره وکړي وګرځي په دې ځمکه غرونه وګورئ غټي وګورئ سمندر وګورئ او یا زمانه به وګرځي فل ارض په ملک کې فنظروا بیا وګورئ کیف بدا الخلقام څنګه شروع کړي دی الله پیدائش ثم الله ينشئ النشأة الاخره بیا به الله پیدائش کوي د پیدائش رستنی رستنه پیدائش هغه د قیامت ته بشک الله پار سمانه قدرت لرونکي دی يعذب من يشاء ويرحم من يشاء اوس کنه منه نو عذاب کې مبتلا شي نو تخویف دې په انکار د قیامت الله عذاب ورکی هغه چاته چې وغواړي من یشاء نه مراد کافر منافق ويرحم من یشاء الله رحم کوي په چا چې وغواړي مراد د دین مسلمان او مؤمن وإليه تقلبون او خاص هغه تبو ګرځول شي دا د قلب ناغسته شوی دی او قلب اصل کې ویلې کیږي د یو حال نه بل حال تتلل او دا خبره ظاهره ده چې دویم حال د مخکنی حال نه بدل وي اول حال تاسو په دنیا کې ودی ته حیات دنیوی ویل کېږي بیا ور پسې چې کوم حال دی هغه ته حیات برزخی ویل کېږي بیا ور پسې چې کوم حال دی هغه ته حیات اخروی ویل کېږي هر دویم حال د مخکنی حال نه بدل لې لکه څنګه په حیات دنیویه یو تن ژوند دی دی ته هغه ته حیات برزخیه نشي داغه ژوند ته حیات برزخیه نشي ویلې دا رنګ چې یو تن په حیات برزخیه ژوند دی دی نو هغه ته څنګه ته حیات دنیا دنیویه په ژوند سره ژوند دی غني دا انقلابات دي نو دا چرته ونه چې مونږ زیات یو الله خو یو دی کې دې شي زمونږ دا کثرت الله عاجز کی الله فرمایل نه تاسو به معجزین عاجز کون کې فل ارزیم پس مکه کې الله لره تاسو عاجز کول نه شي نه پس مکه کې ولا فی السماء نه په اسمان کې آیت کریمه د مشکلات القرآن نه دي توجیهات په مسان بشي ځکه وما انتم کې خطاب انسانانو ته دی نو بمعجزین فی الارض لګي لیکن ولا فی السماء نه لګي ځکه انسانان خو پاتې کیږي پزماکه کې نه پاسمان کې او کته وای چې فی السماء نه مراد ملائک دي نو بیا به يعذب سره څنګه لګي الله خو عذاب ملائکه لنه ور کوي الله خو عذاب من فی الارض لور کوي انسانانو لور کوي او کته عیسی علی السلام بر دې نو بیا يعذبون لګي ځکه هو د عذاب نه پاک دی په دې اعتبار آیات مشکل دی ښا لمنه توجیدا دومانتم بموجزین فی الارض ولا فی السماء کچرتا فرزن تاسو په اسمان کې یې فرزن فرزن فی الارض حقیقتا ولا فی السماء فرزن که تاسو په اسمان کې فرزن نو بیا هم ګوره الله لا عاجز کول نه شي په دې صورت کې انتم کې خطاب بیا عام شو تصور نه خطاب خاص شو وما انتم کې خطاب بیا خاص شو مراد تن انسانان دي وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء اے انسانانو نه تاسو عاجز کون کې الله لرا فی الارض کې پزمکه کې حقیقتا یې پزمکه کې ولا فی السماء لو کنتم فی السماء که دومره زیات شوي تاسو چې تاسو پیدایش په اسمانونو کې مو شي بیا هم ګوره تاسو الله لا عاجز کولای نشئ یو توجیه ده آیات ثانی دویمه توجیه ده چې ومان تم کې خطاب عام دی او دا يعذب سره نه لګي بلکې واو استنافیه او دا مستقل کلام دی وما انتم کې خطاب ملائکه تم دی او انسانانو تم دی وما انتم او نه تاسو اے انسانانو او اے ملائکه بموجزین عاجز کون کې الله لره فل ارض پزمکه کې ولا فی السماء نه پاسمان کې د زمکه مخلوقات الله لا عاجز کول نشي او نه آسماني مخلوقات چې ملائک دی هغه مل الله عاجز کول نشي نو په دې صورت کې چې دینو بیا ملائک هم په دې خطاب کې داخل شي درېمه توجین ولا فی السما فی الارض سره نه لګي بلکې ولا فی السما و ما انتم بموجزین سره لګي او معنا دا دا و ما انتم نه تاسو اے انسانانو بموجزین عاجز کون کې فل ارض چې تاسو پزمکه کیایي الله نشي عاجز کوله ولا فی السماء ولا من فی السماء او نه عاجز کوله شي تاسو هغه ملائک چې هغه اسمانونو کې دي او تاسو باندې الله مقرر کړی دي تاسو د نیولو د پاره الله مقرر کړی تاسو به هغه ملائکه په ذریعہ جهنم ته بوتل کېږئ نو په دې صورت کې بیا ما انتم کې خطاب خاص ته انسانانو ته او بیا يعذب سره لګي دغه سره لګي يعذب سره او د دې توجیه تایید هم شته دی د حسن ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ شعر دی افمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء حسان فرمای رضی الله تعالی عنہ کما توجیه په دې آیات کې دا دغه توجیه په دې حدیث په دې شعر کې هم د حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ وما لكم ونبوي تاسو لره انسانانو من دون الله ما سوا د الله نه می ولی انسو بچ کون کې ولا نصير مددگار والذین کفروا بآیات الله ولقائه تخویف او کسان چې کفر کړي دي بیاات الله الله د آیتونو نه انکار کړي دي وحی نه انکار کړي دي ولقائه د قیامت منکر دي اولائک یئسوا من رحمتي دغه کسان نا امید دي زما د رحمت نام رحمت نه مراد جنت ته جنت نه محرومي او دول ربوي عذاب درناک دخول جهنم ته اشاره ده فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه ابتلاء بالنار قوم چې کله دلایل واوریدل د ابراهیم علی السلام جواب نه عاجز شله د جهل مظاهره وکړه خان دمکانی ورکول شروع کړ لکه سورۃ الشعراء کې تیر شلم موسی علی السلام چې کله فرعون ته دلایل پیش کړو دا هم دمکان شروع کړی کنه لئن اتخذت الها غیر لا جعلنک من المسجونین قبل معبود دیو غنه مان علاوه بل نو خامخا تبشی من المسجونین د قیدیانو نام قید کې به دی واچو انبیا د دمکان نه نه یریږي هغه فرض منصبي ادا کړي هغه الله لګلې دي د پاره چې د الله دین خلکو ته ورسي او څومره حالات چې پاغو باندې راځي دومره غوکل کیږي دا خو دستور دی د انبیو دا د قوم دمکی شوخه او یادا سی وای فما کان جواب قومه د قوم جهل ته اشاره ده سنجیده سړی اغه چاغه ته یو تن دلیل په یوه داوی باندې پیش کیم او هغه په مطمئن نشي نه خاموشي اختیاري دا دغه سنجیدګي د ښه چاغه غلې شو او چې کوم سره ناسم جین هغه د جاهلانو غوندي جوابونه ورکړي فما كان جواب قومه نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام سره الا ان قالوا مگر دا خبره وقتلوه چې د اوجنين او حرقوه یا د اوس وزوي د او کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې او د تنویع د پاره دی قتل او سزول دا دواړه سزاګانې دي او قتلوه د او وجنای د قتل سزا ور لور کوي او یا د سزولو سزا ور لور کوي نو دو منسوبي جوړ شي وي سورته مریم تاسو وګورئ آیت نمبر 46 14مه سپاره سورته مریم آیت نمبر 46 واجرنی ملیا پرېګ دما دارن طویلا لوی زمانہ زما د مخ نه لری شه د قتل حکم پلار کړو خان سورت انبیاء وګورئ او د سوزولو حکم چې دینو دا قوم کړو سورت انبیاء آیت نمبر 68 سورته انبیاء ولسمه سپاره ګورئ آیت نمبر مسوي ابراهيم عليه الصلاه والسلام تبر رواغست فجعلهم نوې ګرځول اغه ټول بوتان جزازن ټوکړي ټوکړي الا کبیر اللهم مگر غټ بابا داغو اغه مشر بوت چې نو هغه پرېخ لعلهم الی يرجعون دې د پاره چې دو تپوسو کې دې مشر نام چې دا کار چا کړی دی تاسو اورئ کله چې دا کار ابراهيم عليه السلام وکړ د الله قدرت وګورم یو کور کې یو چې د نوبوت جوړون کې بوت خرڅون کې دی بوت فروش دی بوت پرست دی دغه پلار او دا غزوه چې دین هغه بوت شکن بوتنا بوتان ماتي قالوا هو يحرقوه وسوزويته وانصروا بدل واخل الهتكم الهتكم داخل معبودان كنتم فاعلين کچته تاسو دا کار کوونکې چې تاسو ویلو چې موږ به دا کوو موږ به دا کوو لیکن وجل بسنګي وجل چې دین هغه په سوزول وی او حرقوه سوزوي دي فان جاه الله من النار کامیابی ابتلا کې ابراهيم عليه السلام کامیاب شو فان جاه الله بچ ک الله من النار دورنا من النار نه مراد من احراق النار ور ته تلې وو خو ور سوزولې نو ان فی ذلک الایات لقوم یؤمنون په دې واقعې کې د ابراهیم علی السلام ډېر عبرتونه دي لپاره دا قوم چې ایمان لري وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا بهادری بیانې الله د ابراهیم علی السلام چې زما قوم تاسو ما باندې سختی وکړه تاسو زور ته ورزولم تاسو مال دمکیا نه راکړي نو تاسو به دا وای چې زما دعوت د توحید پرېږدم نازما په بدن کې چې ترسو پوری ساوي زما دعوت د توحید ورکوم بیا شروع دی ښا رد شرک کوي وقال ابراهيم عليه السلام فرمای انما اتخذتم يقينا نولدي تاسو من دون الله ما سوا د الله نه اوثانا بوتان مودتن مودت بینکم د پاره د محبت بینکم په مې تاسو کې په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې مطلب دا دی چې په دې معنی څه دلیل تاسو سره نشته دی ما سیوا د دینا چې یو بل دلاسه کوي چې مشر داسې کوي نو کشر هم داسې کوي صرف د محبت او جبان تاسو په دې شرک مبتلا یې معنی دا چې دا عقاید چې نو دا خورا وړم تقلید دی چې مشر کشر پسې روان دي اصول دا چې ته یو طرف ته ځې نو دلیل پرانا بځې تاسو سره دلیل نشتی مودت بینکم فی الحیات الدنیا فقط دا قید سره لګوا د بار د محبت په مې تاسو کې په ژوند د دنیا کې فقط نور څه دلیل نشتی ثم يوم القيامت بیا پرز د قیامت یکفر بعضکم برات ته اشاره ده دیو بل نه برات کوي تاسو انکار بکی بعض تاسو نه د بعض او لعنت بلیږي بعض تاسو نه په بعض باندې زیب تاسو ور وی مالکم من ناصرین نبوی تاسو د باري سوک مددګاران من استغراقیه ده خان بالکل پرز د قیامت به مددګاران ني تاسو فآمن له لوط ابراهيم عليه السلام یو کته چې ور نه بچو ور ورته سنوي او ور نه بار راوت دغه وخت کې چې لوط عليه السلام ایمان ښکارا کوم فامن له لوط او دغه رنګ حضرت سارا د ابراهيم عليه السلام سکه د تر لور او بیبي بی و هغه ایمان راړل دغه وخت ابراهيم لوط عليه السلام ایمان ښکارا غخه دا کېدو لګو فآمن له لوط ایمان ښکارا کو لوط عليه السلام ځکه لوط عليه السلام پیغمبر دی او هر پیغمبر چې وینو هغه بچپن نه مؤمن وي هغه بچپن نه مؤمن وي دی وجنا فآمن له لوط نه مراد اظهار د ایمان دی او بیا ابن کثیر لیکي چې لوط علیه الصلاۃ والسلام د ابراهیم علیه السلام ورارو کله چې معجزه وکړه ابراهیم علیه السلام د ور نه بچ شو د فورن راغی اظهار د ایمان یو کوم یو معنی دا ده دوی معنی دا نه فهم نه له لوط ایمان نه مراد تصدیق دی تصدیق کو دو ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا غر وار لوط عليه السلام وقال اني مهاجر الى ربي قال کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې زمير راځي وی لوط عليه السلام ته لوط عليه السلام فرمایل دلته کې پاتې کېدل نه دي پکار دا ظالمان دي ورته انبیا ورځي لہذا اني مهاجر الى ربي دویم احتمال ده چې قال کې ابراهيم ابراهيم عليه السلام ته ضمیر راځي دي وقال ابراهيم عليه السلام فرمایل اني مهاجر دا قول بهتر دی خان ابن کثیر دی له ترجیح ور کوي ابراهيم عليه السلام فرمای اني مهاجر یقینا زه هجرت کوم کې ملا ربي خپل رب ته رب کوم ځای کې دی رب خو هر ځای کې موجود دی دیو جنا مفسرین لیکي چې د غیر معین زه اراده وکړه ځکه الله هر ځای کې موجود دی عمر سو دی 75 سال عمر دی په دې عمر کې په دې بډاپې کې په دې کمزوري بدن قوم ابراهيم عليه السلام ورته ورځاو او په دغه بډاپې کې ابراهيم عليه السلام کوفه کوفي طرف روان شو د کوفی نه اراده وکړه د هجرت ښه شام تلار یا مکه تلار او سره لوط علیہ السلام دی او سره حضرت سارا ده او بیا ابن کثیر لیکي چې د تمام دنیا په انسانانو کې رومبنه انسان ابراهیم علیه السلام دی چې د الله د دین د پاره خپل علاقه پرې خوده انی مهاجر الی ربی یقینا زه هجرت کوم کې ما خپل رب ته یقینا غې دی غالب دی حکمتون والا ووهبنا له اسحاق و یاقوب احسان بعد الابتلاء امتحان بدر باندې راځي او احسانات بم کیږي ځکه هر سړی د خوشاله رزي چې دی هغه د غمونو پر ازو کې لټي غمونه پیرا چې نو بیا خوشاله راځي نو سلور خوشخبریان الله ورکی ورمنه خوشخبری او وهبنا له هبک مون ابراهيم عليه صلوات و سلام ته اسحاق عليه السلام زوی و يعقوب و يعقوب عليه السلام نسیم الله خوشخبری ورکړه چې استاد و اسحاق بکیږي او بیا ور پسې دا غزوه به هم کیږي یعقوب چې زوی کیږي نو د اسحاق علی السلام د ژوند خوشخبری ملاوه شو تاسو اورئ د ژوند چې ته به ژوند ملاويږي تر دې چې د زوی بکیږي یعقوب دا دلیل دی په دې خبره باندې چې ذبیح د ابراهیم علیه السلام په بچو کې اسماعیل علیه السلام دی اسحاق علیه السلام نه دی ځکه د اسماعیل علیه السلام د ژوند خوشخبری نه ملاوه او د اسحاق علیه السلام د ژوند خوشخبری ملاوه ده نو کامل امتحان چې دینو دا په اسماعیل علیه السلام کې شو نه په اسحاق علیه السلام کې په وخت د هجرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام سره سارا هم وا بيبي د ته ام اسحاق ویل کېږي دا د اسحاق عليه الصلاه والسلام والده ده نو سوره زاریات تاسو ګوره کستړي کیږي نه زما هو په سر درد لري زیات بوج دې سر باندې په الګ عالم علیمی نه ویخه چونکی پلار د زوی په کمالاتو خوشاليږي او د زوی په کمالاتو کې بهترین کمال دا دی چې هغه عالم شي دیو جنا به غلام علیم ویخه سورته هود تاسو ګورئ فبشرنا باسحاق من وراء اسحاق یاقوب سورۃ زاریات کې خوشخبری ورکول کېږي ابراهیم علی السلام ته نو الته کې الله نوم وانه غستخه د زوی نومې وانه غست بلکې صفت ذکر ک به غلامین علیم التا فبشروه کی هو زمير راجد ابراهيم عليه السلام او دلته سورته هود آیت نمبر 71 کې خوشخبری ورکول کیږي حضرت سارا ته وامراته بیبی د ابراهیم علی السلام قائمه قائمه بالخدمت خدمت د پاره ولاړه و فزاهکت فزاحکت نه مراد چې د حیز ده فحازت دا قول د کریمه ده ناسا په آثار د حیز محسوس کړو فبشرناهم نو زیر ورکمونګه حضرت سارا رضی الله عنها تابع اسحاق پزوی اسحاق سره دلته کې نوم اخلي ځکه مور د بچی په نوم باندې خوشاليږي او پلار د بچی په کمالاتو خوشاليږي دالته کې وی فبشروه بغلام علیم او بیا ورپسې ومن وراء اسحاق یاقوب زوی به د کېږي اسحاق او داغه نه رستو بستانه سیوم کېږي یاقوب علیه السلام قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بالي شيخا تعجب دې په دې حالت باندې د الله په قدرت تعجب نه دی غوري آیا زما بچی رالم حال دا چې زه خو بډایم وهذا بالی او دا زما خاون چې د شیخن د ام معمر دی د ام بډا دی ان هذا لشیء عجیب دا خو ناشنا خبره ده عادت باندې تعجب دی خان لړم باندې خوشخبری هغه د زوی ملاویږي او دغه رنګ ده نسی وجعلنا فی ذریته النبوة والکتاب دویمه خوشخبری او ګرځو مون فی ذریته په اولاد د ابراهیم علیه السلام کې نبوت نبوت والکتاب او تمام کتابونه ان نبوتا نبوت تر دې چې آخري پیغمبر خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم هغه د ابراهیم علی السلام په نسل کې راغی ول کتابه او تمام کتابونه تورات دې کو زبور دې او کې انجیل دې او کو قران دې دا سلور والا کتابونه دا د ابراهیم علی په اولاد کې انبیاء باندې راغلي دي درېمه خوشخبری واته نه هو اجره فی الدنیا او ورکړه مونږ اغل را بدله داغه په دنیا په دنیا کې الله ولا په دنیا کې هم عزتونه ورکړیو او ډیر مالدار الله ګرځول ابراهیم علی السلام امتحان نورستوخه بعض علماء لیکي چې اجره فی الدنیا نه مراد بعض نعمتونه د دنیا دي لکه رزق کې فراحی کثیر الاولاد ګرځول اخیری عمر کې او ثنای حسن په انسانانو کې هر سړی د ابراهيم عليه السلام نوم په عزت سره اخلي اگر چې د دې زمانه کافران دي هر سړی خپل نسبت دین ابراهیم ته کوي يهود دیو کنه سوارا دیو که مسلمانان دي دین ابراهیم ته خپل نسبت کی د دینه دا خبره ثابتېږي ک الله رب العزت د ابتلا په وجه باندې او د ازمیختونو په وجه باندې کو دنیا ورکینو دغه قدر پکار دی او په دې سره ګوره د آخرت نعمتونه نه متاثر کیږي ورپسې فرمایي وانه فی الاخره الا من الصالحین دا سلورمه خوشخبری دا دفه د وهم یو اعتراض راغی چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته خو د ابتلا په وجبانی دنیا ملاوه شو نو کې دې شي وما له فی الاخره من نصیب درې مواقعات لوط علی السلام په دې کې الله درې خبرې ذکر کړي مجاهده لوط علی السلام ابتلا لوط علی السلام او داغه قوم هلاکت او لوط ناتف دې بنو حن باندې او یقینا لګلې مونږ لوط علی السلام کلا چې ویغه خپل قوم ته انکم لتاتون الفاحشه دې ته مجاهده ویل کیږي چې وطن په منکر کې مبتلا دی او ته داغه نه اون نه یریږي او داغه د منکر وضاحت وکي او پاغه باندې رد وکي دا مجاهده شو انکم یقینا تاسو زما قوم لتاتون الفاحشه راتل کوي بدو کارونو ته اول نه فاحشه ویخه کلام وګدی مختصر نه پریک دی بلکې اول نوې لتا تن الفاحشتا یقینا راتل کوي تاسو به کارونو ته دا صفت کارما سبقکم بها من احد من العالمین چې مخکې والے نه ده کړه دغه ګناه تا من احد اچا په مخلوقاتو کې من العالمین دو مخلوقاتنا تر دې پورې چې جانور هم د دې عمل کبیح نه پرهیز کوي بیا خو وضاحت کوي انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر جرائم ذکر کوي لوط علیہ الصلوۃ والسلام او درې جرائم دي یو دا چې نارینه سره بد فعلی کوي دیمه دا چې لارې کټ کوي او دریم دا چې په مجلس کې اعلان یې ګناهونو کې مبتلا یې دا تفصیل د فاحشه شو او درې جرایم اینکم یقینا تاسو لتاتون الرجال رات لکوي نارینه او تاسو شهوت شهوت من دون النساء ما سوا د زنانو نام دړم باندې جرم او دویم جرم وتقطعون السبیل او کټ کوي تاسو لارې د دویم جرم کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې تقطعون سبیل نه مراد چې دی لار د مسافرو مسافر چې راځي تاسو طرف ته دا ولاره کټ کوي او سره بد فعلی کوي او دا هو مال تاسو پټوي په دغه وجه هغه طرف ته خلکو سفر پرېخ نو په دې صورت کې سبیل نه مراد سبیل المسافر او دویم احتمال دا دی وتقطعون السبيل دا حقیقت کې چي دی لتاتون الرجال د پاره تفسیر دی تاسو رات لکوي نارینه او تا په شهوت وتقطعون السبيل او تاسو د زنانو لار پرې خیدام د زنانو لار تاسو کټ کړی دا هغه سره تاسو نسل کټ کټ شو افزایش نسل تاسو ختم شو وتاتونا فی نادیکم المنکر درم جرم وتاتونا ورازی تاسو فی نادیکم په خپل مجلسونو کې المنکر الف لام په داخل کړي دي کامل منکر نو یو قول دا چې المنکر نه مراد لباتت دی په مجلسونو کې دا فعل قبیح دا نالایق حرکت او دویم دا چې ترمذی کی روایت ده روایت د ابو صالح ثم هانی رضی الله تعالی روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې وتاتونا فی نادیکم المنکر منکر نه مراد چې د ډاکه لګول او خلکو سره مذاق کول مسلمانانو سره مؤمنانو سره نو ډاکه به په مجلس کې نه لګولا خو منسوبه به جوړوله په مجلس کې ډاکه به بار لګولا دا ترمذی روایت دی دویم قول نه چې منکر نه مراد یو بل په ګټو باندې وشتل او بل قول د قاسم بن محمد دی مظهری لیکي چې المنکر نه مراد چې دی په مجلس کې خارجول ریح به خارج کوم او پاګه به بیا فخر کو ها داسې بیزت کو عبد الله ابن سلام فرمای رضی الله تعالی عنہ چې منکر نه مراد کړي په مجلس کې په اول معنی توکانی توکل باز وی تعالی ول سیټیانی ول الا ان قالو دا غره حصر حقيقي نه دی ښا چې صرف جواب دا او بل جواب نو چرته نه جوابونه د قوم دوو یو دا جواب چې عذاب راړم او دویم جواب مخ کې تیر شو اخرجوهم من قريتكم سورة فرقان انهم اناس يتطهرون دا دو جوابونه قال رب انصرني على القوم المفسدين اغه وې زما رب مدد کی زما په قوم فسادیانو دا مفسدين سبب د بد دعا دي ولما جاءت رسولنا ابراهيم بالبشرى آیت نمبر 33 پورې د فرشتو راتلل ابراهيم عليه الصلاه والسلام خاتم او دو خوش خبرياني ورکول او مخکنیات کې لوط عليه السلام په دعا وکړه رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا دې ته لیکيږي اجابت د دعا دعا قبول شوه او هر کله چې راغلی زمونږ فرشتي ابراهيم عليه السلام خواته بل بشرا اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام خوشخبری ورکړه په دې معنی کې ابراهيم عليه السلام خوشاله او رضا او دویمه خوشخبری چې وا هغه د قوم لوط تبعی په دې ابراهيم عليه السلام خوشاله نه وخه او نه رضا مقصد دا او چالت کې لوط علی السلام دی هغه دعوت چلې کې دي چې قوم ایمان راړي قالو فرشتو وی ان مهلکو یقینا من تبا کون کی اهل هذه القريه اهل د دې کلی ان لا كانوا ظالمين الا هلاکت ظالمان دي قال ان فيها لوطا ابراهيم عليه السلام فرمایل بشک حالت کې لوط عليه السلام دی قانون خدای چې پیغمبر موجود وي قوم من عذاب ناراضي نو تاسو څنګه قوم لوط لا عذاب ورکوي قالوا نحن اعلم بمن فيها ملائک چې د ابراهيم عليه السلام د اعتراض تصدیق کی چې واقعي ساده اعتراض صحیح دی خان ال تلوت علی السلام موجود دی اور سره ملائک د ابراهيم عليه صلوات و سلام د علم نه د زیات علم اظهار کوي چې تویل ته کې صرف لوط دی مونږ چې خاندانوم داغه موجود دی داغه اهلم موجود دی مونږ پویو پاغه چا چې پای کې دي لنو نجینه ضرور مونږ به نجات ورکو هغه لا واله دا خاندان لا اهل ایمان او خاندان دواړه الا امراته مگر بیبي داغه كانت من الغابرين دا غابرين دا د استثناء علت ته هغه به وی من الغابرین د پاتې کېدونکو پاتې کېدونکو نه په عذاب کې ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وذاق بهم زرعا تتمه د اجابت ته فرشتي راغلي لوط عليه السلام خواته خوبصورت علاقانو په شکل کې لوط عليه السلام غمجن شو نفي د علم غیب کې د لوط علی السلام نه ولما ان جات کله چې راغلي زمونږ فرشتي لوط علی السلام خوا تاسو بهم غمجن شو داغو پراتلو چې الله ملمان راغلي دي الکانو په شکل کې دي قوم خو زما ډیر بے حیا دي وزاق بهم زرعن او تنگ شوا داغو پرات لو باندې سینه داغ وقالو ملائکو ولا تخف ولا تحزن ولا تخف ما ياتي ولا تحزن ما فاتا ولا تخف ما ياتي خوف مکوا راتلون کې حالات باندې ولا تحزن مغم جن کېږي په ما فات باندې چې دوی ایمان را نړم ځکه خوف په ما یاتی کېږي حزن په ما فات کېږي ان منجوک واهلک الا امراتک یقینا موږ نجات درکو تعالی او ستا خاندان نه الا امراتک مگر بیبي ستا کانت من الغابرین دا ډبل وی مخکې ویلو کانت من الغابرین دلته بیا وی کانت من الغابرین دا تکرار نه دی ښا اول غابرین نه مراد دام چې قوم سره په عقیده کې شریک وام یقینا نازلون کې یومونګه په حال د دې کلی رجزن عذابا شدیدا بعض علماء لیکي چې رجزن نه مراد چې طاعون دی دا متعدی بیماری الله یې موږ په راولي ګو من السماء دبرنا چې فیصله به بر کیږي او د کم مرض چې فیصله بر کیږي سړی مطمئن نی رجزم من السماء عذاب سخت من السماء دبر نبی ما کان یفسقون په سبب د کفر داغو فسق نه مراد کامل فسق چاغه ته کفر وای ولقد ترکنا من آیه مجنا یقینا پر خدای مونږه منها دغه کې آیه مبینه تنخ کارام قوم مونږ تباک او نه خې پاتې شو عبد الله ابن عباس فرمایي چې آیت بینتن نه مراد چې دی کندرات داغو هغه کندرات پر خود الله دیم کول حضرت قتاده دی هغه فرمایي چې آیت بینتن مراد کمی ګټه پاغو باندې ورې دلې وي هغه ګټه الله ال تک پرې خو دې ډېر ډېر زمانہ پرته وي خلق لیدلې دریم کول د امام مجاهد رحم الله دی هغه فرمایي چې آیتم بینتن مراد په دغه وخت کې په دوه باندې تورې او بر او وته د زمکه نام تورې او هغه او اوس پورې موجود دي لقوم یاقلون لپاره دا قوم چې عقل نکار اخلي ویلا مدین اخام شعیبا واقع د شعیب علی السلام دې کوم درې خبرې بیانېږي مجاهده داغه ابتلا داغه هلاکت د قوم داغه او لګلې موږ مدین ته قوم خیر خوا دا غو شعیبن شعیب علی السلام مدین د ابراهیم علی السلام زوی داغه په نوم باندې د علاقه مشهور ده هغه فرمایله زما قوم عبادت کوي د الله ورجل یوم الاخر او یریګه درځي د اخرت نام او مگر زه فل ارض په مدین کې مفسدین فساد کوونکې نو دوا احکامات یو یو نه هی خان عبادت کوي د الله ورجو اليوم الاخر اشاره ده چې خپل عقیده مضبوطه کې په آخرت معنی دا چې عبادت کوي نو دغه عبادت ثمره او نتیجه به تاسو پر ورځ د قیامت وګورئ دیو جن عقیده کلک کې په آخرت باندې ولا تعثوا في الارض اصل عبارت دی ولا تفسدوا في الارض لیکن تعبیری بدل که خاص چون کې شعیب علی السلام خطیب الانبیاء تعبیرات بدلی په دعوت کې ځکه فساد په دوه قسمه دي یو فساد هغه دی چې هغه برای فساد وي دیم قسم فساد هغه دی چې هغه ته فساد برای اصلاح ویل کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم jihad کړی دی کنه وجالی وجل بل وجل بل دام فساد دی لیکن دې ته لکی فساد برای اصلاح دا سه فساد چې په معاشره کې اصلاح راولي د غلاګر لاس کټ کیږي دام فساد دی شادي شدا زناکار چې د رجم کیږي دام فساد دی لیکن دا فساد چې د نو برای اصلاح دی چې د معاشره اصلاح وشي غلا ختم شي زنا ختم شي نو تعبیر بدل کو حکمت پکې دا دی چې دا تخریب چې دی نو دا برای اصلاح دی دا تخریب چې دی تخریب برای فساد نه دی دا تخریب ولا تاسو فی الارض مفسدین دا کم تخریب کی تاسو مبتلا دا تخریب برای فساد دی او فساد دې ته ویل کېږي چې د الله حقوق نه معلومه وای د بندګانو حقوق نه معلومه وای د الله حقوق نه ادا کوي د بندګانو حقوق نه ادا کوي دا فساد شو قارون مخ کې کخه اشاره دې خبره تا غره نسب نه پکاريږي قارون د موسی عليه السلام د تر زویو نسبیو د عمران نسو او لیکن دغه نسب پکار نشو وفرعون اگر حکومت هم نه پکاريږي وهامانا وزارت هم نه پکاريږي ولقد جاء موسی بالبينات دفد وهم دوه له هلاک شل کې دې شي چانسیت نه کړي الله فرمایل یقینا راوړي وی هغه ته موسی عليه السلام معجزات فاستكبروا علت د عذاب ځان لوی وګړو فلرز په مصر کې او کانو ما کانو سابقین وما کانو او نو د غدری واړه سابقین بچ کیدون کې د الله د عذاب نه سابق آکس ته لیکيږي چې طرف ته شي خان ځان بچ کی فکلنا خذنا بذنبه اقسام اربع د عذاب هر یو نیو مونږه بذنبه په سبب د ګناه داغ فمن من ارسلنا علیه حاسبا باس بکی هغه چې راولې ګلې مونږ په هغه باندې ګټې الله ګټې راولې ګلې مراد د دین عادیان دي مراد د دین قوم لوط دي زګه په دې دوانو قومونو باندې ګټه ورېدلې ومنهم من اخذته الصيحه بعض هغه چګه ونیول مراد د دین قوم سمود دی او مدین والا ومنهم من خسفنا به الارض بعض هغه دي چې هموار کړه موږ په هغه باندې زمکا لکه قارون او قوم لوط ومنهم من غرقنا بعض من غرق له بوبو کې قوم نو قوم فرعون دغه رنګ هامان وما كان الله ليظلمهم ندي الله چې ظلم کوي بدو باندې لیکن دو پزان په خپل ظلم کوي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت دریم باب دی آیت نمبر 55 پوری د دې عنوان جلی دی رد شرک آیت نمبر 41 کې بیانېږي مثال د مشرکانو پرد د شرک او بیا 42 کې بیانېږي پرد د شرک باندې درې صفات یعلم العزیز والحکیم 43 کې بیانېږي فائدہ د مثال او 44 کې بیانېږي دلیل عقلی په توحید باندې او سلم صفت په بیانېږي خلق الله السماوات والارض 45 46 کې بیانېږي ترغیب ال قران امور مصلحه په بیانېږي دافع للعذاب سلور آداب الله ذکر کی پر رد شرک چې درس قران کوي اتل ما اوحیا الله کتاب خلکو ته رسوي دویم دا د مص پابندي کوي واقع مص واقع مصلا دریم دا چې د کافرانو د اعتراضونو جوابونه ورکوي ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن سلم دا چې مناظره کوي مناظره او مجادله چې مخلص یې پکې لیکن کله چې تاسو مناظره او مجادله کوي بیا وګوره خپل کتابونو باندې فیصله نه کوي بلکې د الله په کتاب په فیصله کوي او اوس چې زما په رسالت باندې الله گواه دی او تاسو د دې انکار کوئ اولئک هم الخاسرون تاوان به مومئ بیا 53 کې زجر دی به استجال العذاب او 54 55 کې زجر دی به استجال العذاب خو فرق دا چې مخکنه زجر چې دی به استجال العذاب دنیوي دی او 54 55 کې چې کوم زجر دی به استجال العذاب هغه اخروی عذاب دی مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت الله فرمای مثال دا کسانو چې نیولې دي الذين مراد دینه مشرک او کافر چې نیولې دي من دون الله ما سوا د الله نه اولیاء معبودان کما سرجان کبوت الله فرمایي د دوه مثال په شان د جولا دي دې کې مختلف توجيهات دي لمنه لمنه توجيه دا ده چې الله دا د مشرک مثال ورکړي ان کبوت سلام په ادم یا عقل کې لکه څنګه انکبوت کما قلم داسې مشرکم کما قلم دا یا داسې شو لکه بل ځکه الله فرمایي اولایک کل انعام بل هم اضل دا کافر اور دا مشرکان په عبادت د غیر الله کې داسې دي کل انعام پشان د ډنګورو یو توجیه ده دیم توجیه ده چې دا د مشرک د شرک مثال لخوا دا د مشرک مثال نه دی بلکې د مشرک د شرک مثال دی عنکبوت فعل سره او عنکبوت سره مثال نه دی بلکې د عنکبوت فعل سره مثال دی مخکنی توجیه کې د مشرک مثال عنکبوت سره دی دا د ذات مثال شو ذات سره دا د ذات تشبیه شو ذات سره په عدم عقل کې ادمه توجیه دا چې دا د مشرک د شرک تشبیه ده دا د مشرک د شرک مثال دی فعل العنکبوت سره کما سل العنکبوت کما سل فعل العنکبوت لکه عنکبوت کور جوړی دې مقصد د پاره چې زما محفوظ شم تمام دنیا گوا دا چا کور کې جو لا محفوظ نه دی زکه کور خو هغه ته لیکي چې داګه چار دیواری وي او چتوي باران پکې نه وریږي او حال دا چې دان کبوت کور داغه نه چت شته دی نه چار دیواری نه دروازې شته دی او نه کلکای جولا پکې محفوظ نه دی نو لکه څنګه جولا خپل پکور کې محفوظ نه دی دغه رنګ مشرک خپل په دې شرک کې محفوظ نه دی لکه څنګه جولا اخر دا چا کور تباشي دا سه د مشرک دا شرک به تباشي لکه څنګه دان کبوت اعتماد دی خپل په کور باندې چې د کور کې زه محفوظ یم او حال دا چې عقلمن او سمجدار سړی وي چې د محفوظ نه دی دغه رنګ دا مشرک چې د په شرکی عقیده کې محفوظ نه دی او خيار او سمجدار کس دغه وي د دوه مثال چې د په کمزورۍ کې او ضعف کې دی ښا او درېمه توجیه دا ده چې بعض علما چون کې فرمایي چې سورۃ عنکبوت مدني سورۃ ده نو مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مراد دین اهلی کتاب دین او کما سلان کبوت دا تشبیه دا داغو چې د اسلام خلاف څومره کوششونه هغه کوي څومره مهنتونه هغه کوي چې اسلام ختم شي اسلام نشي ختمې دی الله وی د دوه کوششونو مثال چي دی کما سرلن کبوت پشاند جولا دی لکه جولا یو ځکه لګیای کار کوي او داغه اعتماد دا دی چې زه دې کار کې به کامیاب شم نو دغه شان اهلی کتاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو خلاف منسوبې جوړې په دې منسوبو کې دوه کامیابې دي نشي مثل الذين اتخذوا مثال دا کسانو چې نیولې دي من دون الله ما سوا د الله نه اولیاء معبودان کما مثلا کبود دغه مثال چې په شان دان کبود دي فواید د مثال تاسو ته بیانوم اول دا چې اتخذت بیتن الله رب العزت د جولا کور ته چې د بیت وي الان چې هغه کور نه دی ښا استهزاء نه وي ځکه کور خو هغه چې داغه چار دیواری وي او داغه چت وي او دیوالونه د دې خو نه چار دیوارشته او نه چت نه دیوارونه دویم دا خوبصورت کور به او په خوبصورت کور کې د مالک دی اجازت نه بغیر چې دیان کبوت ځان له کور جوړي نظمکه د الله د مشرکا په دې ځمکه د الله کې تولید غیر الله عبادت کوي ټول تصرف کوي او دریم دا چې خو خوبصورت کور به وي په خوبصورت کور کې به د ګندګي جوړه کی بر چې دینو د بزان نه جال جوړ کی هغه جان نه به ګندګي کتر غورځيږي دا خوبصورت کور دی ګندګي نو معنی دا چې د ازمکه د الله په عبادت باندې صفا ده خو مشرک راضی دا صفاز مکه ګندکی او سرلوم دا چې جولا چې کور جوړې نو کته نه جوړې ښا بر ګټ کې به جوړې لری به جوړې ځکه دا په دې باندې چې چرته روان نشي دغه دغه رنګي مشرکان چې ناغوم په هغه ځای کې چې د عبادت د غیر الله نشي کولای چې کوم ځای کې د الله بندي ګانډیر وي یو ګټ د ځان بوزي غر کې وي یا لري وي د آبادین بل دا چې جولا چې جال جوړي نه خپل د حفاظت د پاره نه جوړي مقصد دا نه دی چې زه په دې کې پاتې شم او زه محفوظ شم بلکې داغه مقصد دوکه وی چې زه مچونی سم مقصد اخکار دی ښا اخکار نو دغه مثال د مشرک دی مشرک مثال دا دا درګه جوړ کړ دې مقصد د پاره چې منجورانو نسی مالدار خلکو نسی چاونه پیسې واخلي او نه چندې ټول کې الواونه ال دا پولاونه دا شزونه وخري اصل مقصد دا دی ښه او بل دا جولا چې جال جوړي مټیریل بار نه نه راړي دغه خېټه نه راو باسي دا خېټه نه تار راو باسي هغه نه چې دینو خپل د ځام مطابق کور جوړي دغه رنګ مشرک چې په شرکی عقیده روان دي هغه سره ګورې سره خارجي دلایل نشته دي بلکې خپل د خېټه خبرې دي خپل د ځان نه خبرې راو باسي نه په تورات کې داغه د خبرې تایید آیات شته دی نه په قران کې شته دی نه په بل کتاب کې شته دی اختصار سره مې وی تاسو ته الله فرمایي و ان هن البيوت لبيتن عنكبوت یقینا ډیر کمزورې د کورونو نام خامخا کور دان کبوت لو کانو یعلمون کاش کې داخلك پیدا ان الله یعلم بشک الله پوه دی په حال د کمزورې دا غ معبودانو چې د الله نه علاوه دي من شین چار شي دي عاجزی دا چې نه فدر کول شي او نظر لري کول شي او هغه ذات چې هغه دعوت ورکړي خلق لا خپل د عبادت او هو العزیز او غالب د حکمت والا وتلک الامثال نضربها للناس دته لکی فائدہ د مثال نو قران کې 44 مثالونه دي ښا معارف القرآن کې مفتی شفیع رحم الله لیکي د سورته بقره په تفسیر کې مثلهم کمثل الذي استوقد نارا په تفسیر کې لیکي 44 مثالونه دي احادیث کې خو بیا ډیر زیات دي ترمذی چې تاسو وایي د دویم جلد اخر کې ابواب الامثال امام ترمذی رحم الله ابواب الامثال ذکر کوي هغه حدیثونه ذکر کوي چې کې مثالونه دي ځکه سمجدار سره او خيار سره خپل په کلام کې مثال پیش کړي دي مقصد د پاره چې مخاطب پوشي عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه 1000 مثالونه زده کړو وتلک الامثال نضربها الله دا مثالونه مونږ بیانو لپاره د پوهې د خلکو اما یاقلها نه پیږي په امثالو د قران الا العالمون مگر عالمان د قران خلق الله السماوات والارض سلام صفت خلق الله الله پیدا کړی دی اسمان او ناوز مکه بالحق بالعدل ان فی ذلک یقینا په دې تخلیق کې لوی عبرت لپاره د مؤمنانو اتل ما الیک من الكتاب واقم السلام رد شرک د پاره الله مثال ذکر کو او دلایلم ذکر شله نو اوس الله کریم سلور آداب ذکر کوي ښا سلور آداب د مقصد د پاره چاوریدون کې باندې اثر وکي او چې کوم رکاوټونه پیدا کیږي هغه رکاوټونه ختم شي رومانه ادب ترغیب ال القرآن چې تاسو بیان چې دغه بیان د قرآن به لہذا اتلو ما هو حیام لولا زمان نبی هغه وه چې کې دې شي الیک تا تا من الكتاب د کتاب نام د الله کتاب خلکو تر سوا نور خبرې پرېګ ده ځکه دا با اثر کتاب دی او دویم ادب دا دی واقیم السلام پابندی کوا د منځونو چې موږ کوونکې د فرایض لحاظ ساتي د سنن او د آداب لحاظ ساتي نو دی به به حیا نه منع کوي او که داغه لحاظ نه ساتي نو بیا موږ منع کوونکې نه دی ښه والمنکر او د منکراتونه او دویمه فائدہ دا دا ولا ذکر الله اکبر موږ د الله ذکر دې ډیر لوی اضافت د مصدر فاعل تکم اضافت د مصدر فاعل تکم او دا الله لپاره د مصدر فاعل کام مطلب دا چې ته مسکای نو الله ته یاد کړي الله ته یاد کړي جمعه تیرا وخته په مصالح و درولې دا د سکول توفیق درک دا د الله یادول چې ته یاد کړي یو معنی دا ده دوی معنی دا ولا ذکر الله اضافت د مصدر مفعول ته ده که تاسو دا غواړئ چې مونږ الله یادو نو د الله د یادولو بهترین وسیله او ذریعہ چې دین هغه مزد والله یعلم الله په دې پاک کارونو چې تاسو کوي ولا تجادلوا عن الكتاب الا بالتي هي احسن درم ادب سختی مکو اهل کتاب سره مگر پاغه طریقہ چا خسته ده جدال نه مراد باس مباحثه ده یا سختی ده او بعض علماء لیکي چې اصل کې جدال چي دي ویل کېږي دلیل بیان اول په سختۍ سره د انسان فطرت ته چې مقابل ستاسو دلیل نه مني نو تب سختی پیدا کوي کنه چونکه هغه طرف ته مستقل دین دی او مذهب دی يهودیت او نصرانیت زمان نبی پاګه مانیوم په صدو صدو مهنت شوه دی او استاد دین خوش راغلی دی درې سرور کال کېږي یا لس دولس کال کېږي په هغه مذهب باندې زیات مهنت شوه دی لہذا احسنه طریقه اختیاروان ها البته چې کله تاسو قوت پیدا شو حکم د جهاد راغې بیا تور او چتک نو په دې صورت کې حضرت قتاده رحم الله فرمایي چې د آیات منسوخ دي خان اول کې ما تاسو ته ویلو د دې ناسخ د سورته توبه آیات ته غالبا آیت نمبر 29 ته فقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون آیت آية نمبر 29 سورۃ توبہ حضرت قتاده فرمایي چې د آیات منسوخ دي امام مجاهد رحم الله فرمایي چې آیت کریمه محکم ده منسوخ نه ده ښا ځکه اهل کتاب چې ده موږ سره د دین په ډیرو خبرو کې شریک دي څنګه موږ آخرت منو داسې هغه مني څنګه موږ انبیا منو داسې هغه مني څنګه موږ جنت جهنم قائل یو د عذاب برزخ قائل یو داسې هغه قائل دي لها تاسو یغول دعوت ورکوي په نرمه سره نو اهل کتاب په دوه قسم دي امام مجاهد رحم الله فرمای بعض هغه دي چې تاسو نرمي قبلې نو سره نرمي کوي کنه د دې آیت کریمه تعلق د اهل کتاب سره شو چې غول نرمي فایده ورکړي هغه سره تعلق شو لہذا په دې صورت کې آیات محکم شو بیا منسوخ نشو او بعض علماء لیکي چې ولا تجادلوا اهل الكتاب دې کې ترغیب د مجادله او د مناظره دي صورتونه اختیار کې د مناظره او د مجادله او بیا مناظره کې چې د مخلص کسان کې نه داسې کسان کې نه چې هغه د تورات نه خبردار وي داسې کسان کې نه چې هغه د قران نه خبردار وي نو د مناظرې شکل جوړ کړي چې عوامو ته حقایق سرګن شي ښکار شي خلکو ته پته ولګي چې کوم دین برحق دی هر کله چې تاسو مناظره کوئ نو بیا به فیصله خپل په کتابونو نه کوي بلکې وقولو آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم په کتب منزله او فیصله کوي الا الذين ظلموا مگر کسان چې ظلم کړي دي نو ظلم نه مراد چې دي آ کسان دي چې ستاد نرمه نه غلط فایده اخلي لکه وفد نجران شو هغه سره بیا مباهله وکړي ماسپخین نامازیګر ټیمو مسجد نبوي تراله خلاف قبله منځ کو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مناظره په دیوا چې مونږ ویو چې عیسی علی السلام الہ دی عالم الغیب دی حاضر و ناظر دی الله سورته ال عمران راولې او دلیل دا پیش کړو چې عیسی علی السلام بغیر د پلار پیدا دی الله وی صرف دې خبره ته سوچ کې چې پلار نشتی الله داغه پورا خاندان ذکر کړ آل عمران داغه د والدې تذکرہ یو کلام ای مریم بیا داغه د نیات داغه د نیات تذکرہ یو کلام حنه بنت فاقوز بیا داغه د پلار تذکرہ وقولوا او تاسو آمنا بالذي انزل الينا زمون ایمان دې په کتاب چې نازل شوی دی مونږ ته قران تفصیلی ایمان زمون پاګه دی وانزل الیکم اجمالی ایمان زمون اجمالی ایمان دی په کتابونو چې تاسو ته نازل شوی دی تورات انجیل زبور و الہنا و الہکم واحد حقدار د عبادت زمون او حقدار د عبادت تاسو دی تاسو چې دی واحد یو دی بلا ولد ولا شریک اوله طریقه دا چې بعض اهل کتاب په دې باندې ایمان راوړی دی نو د بعض اهل کتابو په قران باندې او په محمد باندې ایمان راوړل دا دلیل دی او دویم دا چې اکثر د مکی والو هغه مؤمنان شلم او دریم دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیکون کې نو ولا تخطه بيمينك اذا لرتاب المبطلون ناصافا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه په زبان باندې داسې یو فصیح بلی کلام جاری شو چې هیڅ مدرسه کې لستل نه دی کړی او انسانان او را روان دی او ایمان پیراړي دام دلیل په صداقت د قران او په صداقت د رسول چې موږ ورله کتاب ورکړ دی لکه عبد الله ابن سلام او دا غملګری یؤمنون به هغه په دې قران باندې ایمان راړ دا ډوم باندې ته لیکه شوات صداقت د قران چاهلی کتاب او خپل مذهب پرېخ او په قران باندې ایمان راړ ومن هؤلاء من يؤمن به دویمه طریقه د صداقت د قران ومن هؤلاء هؤلاء کې زمير راجد مکی والا ہوتا مکی والو مسلمانان شل او بکر صدیق مسلمان شو عمر مسلمان شو عثمان مسلمان شو علی صاحب مسلمان شو ته ګور نه سمره د مکی والا مسلمانان شل کچرته دا قران حق کتاب نه وي نو دوی ایمان راړ او او تاسو شی لوستل نشي کچر د تاسو شی لیکل شوی کافر به وهم کړو چې دا قران د ځان نه لیکل دی او که تاسو شی لوستل شوی نو کافر به چې د ځان نه لګیا دی وای نو دا ستاسو معجزه شوه عادت دا دی چې خلک په خلاص لیکي پیګه کنه او دیم دا چې دې کې ترغیب دی چې په خلاص لیکان اگر چې په غس لاس په غس لاس لیکل جایز دي جمع الوسائل کې لیکي شمائل ترمذی شرح ده مولا علی قاری رحمه الله فرمایي چې امام بخاری رحمه الله په خلاص هم لیکل شل او په غس لاس به هم لیکل شل او په یو وخت کې به دواړه لاسونه استعمالول په لیکلو بلکې د آیتونو د قران واضح دلایل دی په صدور الذین پسینو دا کسانو کې وو تل علم چاغو ته علم ورکړې شوی دی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د آیت کریمه نه استدلال کوي چې القرآن اسم للمعنى قرآن چې د نوم د معنا دی ځکه اوت العلم پسینو کې د علماو د قرآن الفاظ نه موجود بلکې د قرآن معنا او احکامات موجود دي اصل شیخ خدای دې کنه لیکن د صاحب د صاحبینو مذهب دا چې القرآن اسم للنظم والمعنى قرآن الفاظ اور معنا چې راوځي شي دې ته قرآن ویل کی د نقطې خبره کوم دلته کې الله رب العزت اوت العلم او اوت الحفظ نو حفظ چې دی نو هغه فرض نه دی حال بتا یو تن عالم هم دی حافظم دی نو دا خو نور علی نور ده وما يجحد بآياتنا انکار نه کوي زموږ د آیاتونو مگر ظالمان وقالوا لولا انزل عليه زجر اهل کتاب مراد دی یاد مکه والا دوی چې ولنه نازلېږي په دمانه معجزات جانب در رب ددنه قل وای زمان نبی انما الایات عند الله رمنه جواب یقینا معجزې د الله د طرف ناراضي یا د الله په اختیار کې دي و انما انا نذير مبين دویم جواب یقینا زه خو يم ير در کون کې ښکارا اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم حمزه زجری دخه دون نخ غواړي په صداقت د قران باندې نو نو آیا دا خبره دوله پاره کافر نه د چې ایمان لري اولم یکفهم آیا نه د پوره دوده پاره دا خبره ان انزلنا عليك الكتاب چې یقینا را لګل دې موږ پتا باندې کتاب یتل علیهم چې تلاوت کیږي په دوه باندې نو دا قران لوی معجزه ده دو نخه غواړي نو دا قران نخه ده کنه ان فی ذلک لرحمه بشک په دې کې رحمت دې د عذاب نه نصیحت دې لپاره د قوم ایماندار قل کفا بالله بیني و بینکم شهیدا نتیجه د ما قبل اے د مکه والو کتاسو گواہی نه کوي زما پر رسالت باندې کتاسو گواہی نه کوي په صداقت د قران باندې الله گواہی کوي په دې دواړو خبرو او یا زما نبی دی انکار کوونکو ته کافی دی الله زما او تاسو په درمیان کې شهیدن گوا یعلم شهیدن بانی رسوله په دې خبره چې زه د الله رسول یم یعلم ما فی السماوات والارض علم نه مراد چې د گواهی دا گواه دی هغه ذات چې دا علم په ما فی السماوات هم دی او ما فی الارض هم دی یعلم په دې په اسونو چې پاس مانو کې چې پزمکه کې دي او هغه کسان امنو چې ایمان راوړ دي په باطل وکفروا بالله او کفر کوي په الله اولئک هم الخاسرون دا کسان دي تاوانیان مطلب دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صداقت باندې الله گواه دی او دا موجوده خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کوي د دې انجام بدغی چې دوی تب تاوان ملاويږي په دنیا کې هم تاوانيان او په آخرت کې هم تاوانيان او بعض روایتو کې راځي چې دا آیات نازل شوه په اړه د کعب بن اشرف چې صاحب کرام ته وي چې تاسو وې محمد د الله رسول له په دې باندې گواه څوک دی څوک گواہی کوي په دې الله د آیات راولې کفا بالله بیني و بینکم شهیدا الله گواه دی باطل نه مراد ابن عباس فرمایي چې غیر الله دی مقاتل فرمایي چې باطل نه مراد شیطان دی ويستعجلونك بالعذاب زجر دې به استعجال العذاب دنیوي او زمير یا راجه د اهل کتاب ته یا لمکه ته په تلوار غواړي تانه عذاب لولا اجل مسمى لجاهم العذاب کچرته نه نیټه مقرره ضرور راغله به عذاب ولایات انهم بغتت هم لا شرون او خام خبره شدو ته عذاب ناصابا او دو ته پتنی د عذاب دراتلو تاریخ به ورته معلوم ټیم به ورته نی معلوم یستعجلونک بالعذاب دلته کې عذاب نه مراد عذاب اخروی دی یا دا تاکید دی د ما قبل یا مخکنی عذاب نه مراد د دنیا عذاب او هغه آیات چې د نازل شوی په اړه د نظر ابن حارث چاغو اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب الیم داغه ویلو او یستعجلون کبل عذاب نه مراد چې د آخرت عذاب دی په تلوار غواړي تا نه عذاب نو سلور حالات الله د تخویب ذکر کړي د آخرت د عذاب وان جهنم او یقینا جهنم رمبنه حالت لمحیطه بالکافرین احاطه کون کې ده په کافرون آیت نمبر 56 تر اخر د سورته پوری او د دې باب عنوان چې د ترغیب ال هجرت ته آیت نمبر 60 پوری ترغیب د هجرت په سلورو طریقو آیت نمبر 61 نواخل آیت نمبر 63 پوری درې دلایل عقلی اعترافیه به الله ذکر کړي اصل مقصد چې د مهاجرینو تسلی ورکولي او شپږ تصرفات به د الله ذکر کی بیا 64 کې بیانې کې تزهید من الدنیا 65 نواه نه 68 پوری بیانې کې زجر مشرکین او تفسرور طریقو 69 کې بیانې کې دعوت او صورت یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه ترغیب د هجرت ته په سلورو طریقو او بیا هر طریقه چې ده مستقل د شبهه جواب دی ښا معنا دا چې الله تاسو نه پریږدي په هر صورت کې به ایمان راړای ځکه نجات او خلاصې چې ده نو صرف او صرف په ایمان کې ده بل سلار نشتی الذين هغه بندگان امنو چې مان راوړې دي ان ارضي واسعام بشکا زماز مکه چې ده فراح ده دا لومبنه طریقه د ترغیب ده او د یو شک جواب کې وطن دا وی چې زه چرته لاړ شم هر نفس کون کې د موت دی برابر خبره دا غ نفس مهاجر دی که غیر مهاجر دی مرګ نه بچ کې دی نشي مرګ په پتا باندې په هر صورت کې راځي نو د عزت مرګ ولې نه غواړي چې هجرت وکړي او ایمان راړي کل نفس هر نفس کون کې د موت ته سم هره نه ترجون بیا به خاص ما ته واپس کړي شي زب تپوس کوم چې ایمان دې راوړې دی او کنه ایمان د پاره ته هجرت کړې دی او کنه والذین آمنوا وعملوا الصالحات دا اوس بشارت د مهاجرینو ته آ کسان چې ایمان راوړ دي عمل کې د سنت مطابق لنو بو انهم من الجنه ضرور ورکو به موږ هغه ته من الجنه د جنت نه غرفن بنگلې تا د دنیا بنگله پر خدا الله به تعالی د دې په بدلت کې د دې په بدله کې د جنت بنگلې درکې تجری چې به کې بامن تا تیر انهارو دفع د شک هغه شک دی شک دار هغه چې مانه به خمال پاتې شي مانه به خاندان پاتې شي چې زه هجرت کوم الله فرمایل الذين صبروا على ربهم صبر بکای الذين دا کسان دي صبرو چې صبر کړو به تر کل وطن به تر کل مال صبر کړو په ترک د وطن او په ترک د مال وعلى ربهم يتوکلون او پر به ځان سپارلې وکایم من دابه لا تحمل رزقها سرمه طریقه د ترغیب دفع د اعتراض هغه دا کما هجرت وکړو د خوراک تنظیم بسنګي زب سشه خرمه الله فرمایي وکای من دابتن او ډیر زم د سر لا تحملو چې وسې نشته د رزق ها د رزق د پیدا کولو ځان د پاره میګو ته ګورم مارانو لړ مارانو ته ګورا منظرو ته ګورا هاتیانو ته ګورا دا ټول زم د سر دی چې ځان رزق نشي پیدا کوله الله وی زول رزق ورکوم نو تم یو بندای د الله د دین د پاره به هجرت کوي او دارالکفر به پرې دی دارالاسلام او دارالایمان تبځي او کته تپوسو کې د دونه چې څوک را ورې مینه سمای د وریا زنا ما ان وبد باران بیا ژوند کې پاګې من ازمکا پس تو چوالي داغینه نو دوی الله قل الحمد لله او زمان نبی تمام تعریفونه د الله دی ځکه کافروم زموږ د خبرو اقرار کوي چې کومې خبرې مونږ کوو نو کافرم داوي بل اکثرهم بلکې اکثر د دون لا يعقلون بيګي اما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب تزهید من الدنيا مطلب دا چې د دنیا په وجه غره هجرت پرې نګدي او نه د ژوند د دنیا الا له من مگر مشغلام ولعب او لبي دي ښه ان الدار الاخره یقینا کور اخرت لهي الحيوان هغه کامل زندگی ده دا درې طبقه پیدا شې دوی ليكفروا بما اتيناهم لام دا عاقبت د پاره ده عاقبت دا چې دوی انکار وکړي دا غنیمتونو چې موږ ورل ورکړي دي وليتمتعوا دې د پاره چې عارضی فائدہ واخلي فسوف يعلمون ان قريب دوی په پوښي اولم يروا دا درېمه طریقه د زجر آیا دونو ګوري ان جعلنا حرمن چې بشکا ګرځولې دې مون حرم امنن امن والا یتخطف الناس جمع کیږي انو لیکيږي د مختلفو ګټونو نه خلق راځي جمع کیږي خلق من حولهم چا په رد دینا اف بالباطل یؤمنون آیا په باطل باندې دوی یقین لري او په نعمت د الله نه شکر کوي ومن ازلمو سرلمه طریقه د زجر څوک ډېر ظالم دا غچانا چې دروغ وي په الله باندې او کذب بالحق یا نسبت د دروغ کې قران ته لما جاءو کله چې ورته راغې حق نه مراد چې دی قران یا حق نه مراد رسول الله الیس فی جهنم ای نشته دی په جهنم کې زید کافرانو والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین داو د صورت مجاهده او ابتلا ځان بکړای امتحان به اسانيږي نتیجه به خرازي پاس کېږي به الله فرمایي والذین جاهدوا آ کسان چې ځان کړي فینا زمون پر رضا کې یا فینا فی دیننا ځان کړي زمون په دین کې لنهدینهم سبلنا زبخیم مونږ بخیو هغه تلارې د جنت چې ځان کړي مونږ ورته لارې خيو نو علما لیکي چې دلته کې جهاد نه مراد کچرته مدني صورت شي لکه یو قول د عبد الله ابن عباس او د کریمه ده نو بیا حقيقي جهاد مراد د تور او چتول خا او کچرته دا مکی شي بیا په دې صورت کې جهاد نه مراد چې دی هغه جهاد نه دی بلکې د دین د حاصلولو د پاره خپل ځان کړول او مال خرج کول مراد دي تاسو اورئ کنه یو توجیه ده او بل توجیه چې دینو تفسیر مظهری کې لیکي والذین جاهدوا جهاد نه مراد علم حاصلول دي توجه والذین جاهدوا او ها کسان چې د علم د حاصلولو د پاره ځان کړي هجرت کوي مور پلار پریخي دي خپل د کور راحتونه پریک دي مدرسه کې د تکلیف زندگی تیري دا ټوله مجاهده ده والذین جاهدوا او ها کسان چې د علم د حاصلولو د پاره ځان کړي لنهدینهم دلته کې هدایت نمراد د عمل توفیق ورکول دي لنهدینهم سبولنا ضرور مونږ بدوله د عمل توفیق ورکو یو توجیه دا شو ها دمه توجیه دا چې ولذین جاهدوا جهاد نه مراد چې د علم سره د عمل نه والذین جاهدوا کسان چې ځان کړي علم حاصلې بیا پاګې من دي عمل هم کوي دا لوی مجاهده شو لنهدینهم سبلنا نو موږ باغو ته مشکل علوم آسان کو ځکه علوم په ډیر قسم دي بعض علوم داسې دي چې داغه سره صرف عبارت نشي ویلې په معنا باندې فهم خبرې ده قران کې ډېر مشکل آیتونه دي ډېر احادیث مشکل وي ډېر علوم مشکل وي نو معنا دا چې یو تن علم باندې عمل کوي الله باغه ته چې دین مشکل علوم هم آسان کړي وان الله لمع المحسنين نور توجيهات مشته خټه مختصر دي وان الله لمع المحسنين او بشک الله خاص ملګری دی د خسته عمل کوونکو امتیازات د صورت دی صورت کې الله رب العزت مجاهده د انبیاء ذکر کړه ابتلاګان الله د انبیاو ذکر کړي او د قومونو هلاکت الله بیان کړ دغه رنګ د عمر تذکره او شو د نوح علی السلام چې نه نیم سو کال دا عمرو الله د مشرک مشرک مثال چې د عنکبوت سره ورکو سلور مجاهدی الله د صورت ابتدا کې بیان کړل او د قران حفاظت تذکرہ الله وکړه چې د علماو په سینو کې الله قران محفوظ ساتلی دی الله د عمل توفیق راکړي واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين